دا قسم الفاظ چې کله راځي قران مجید کې د دې مقصد د سترګو لیدل نه بلکې سوچ کول مقصدی خیال کول مقصدی د دې مخاطب هر څوک دی قران چې څوک لولي نو هغه ته وایي چې الم ترا آیا ته نه ګورې آیا ته سوچ نه کې فکر نه کې مقصد دا دی چې فکر وکا سوچ وکا کیف فعلا چې څنګه کار کړو رب کا رب ستا به اصحاب الفیل تیانو والو سره حاتیانو والا دا څه خلکو چا چې په خانه کعبه باندې حمله کړې و او د حمله کولو وجه دا و چې هغه یو ګرځه جوړ کړې و د مکه مکرمه د خانه کعبه په مقابله کې او خلق له دعوت ورکړه او چې راځي دلته کې عبادت کوي د مکه مکرمه سوکتل او دا غي کور بیزتی کړي وا غي ور لګند کړو لوی بوله پکې کړو په دی وجه غي انتقام غستلو د پاره په خانه کعبه حمله وکړه د حمله د پاره غي اتیان رامخ کې کړو بې شمېره اتیان وو. ابو رغال نومې یو سړی و مکه مکرمه کې هغه ورته لار خودل شروع کړو الله رب العزت هغه د سمندر د غاړې نه وړې وړې مرغې هغه راوچت کړې هغه سره کانو په مخوکو کې او په پنجو کې هغه فوج باندې د اتیانو اور ورل دغه مرغو ته ابابیل وایي دا ابابیل معنا تو تکر کی نه دی دا د عبالتون جمع دی هر هغه مرغې چې هغه وړی ناغه ته عبالتون وایي کا تو تکری کا چنچړی کبل مرغی کبل مرغی حکما مرغې چې وړی هغه ته عبالتون وایي دا غي جمع راځي ابابیل قرآن مجید دې صورت کې هغه واقعې ته اشاره کوي دا د اصحاب الفیل چې کوم واقعه ده د کال تبیا عام الفیل وی عام اروی کې کال ته وی عام الفیل معنی دا اتیان والو کال عربو کې د تاریخ لیکلو رواج نه و سواقعات چې په کم کال کې شو دا غینه به بیا حساب کتاب کو لکه زمونږ د علاقه کې زمونږ د ملک کې د قحط یو کال راغلو دارنګي د وبا یو کال راغلو نه خلک وی د اوپا په کال لا چل شو دا غټ غټ واقعات خلقو ته یادې په دې وجہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش کې ویل شي چې عام الفیل کې پیدا شو یعنی دا کالو چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو الله رب العزت داغه اتیانو والو مقابله په وړو وړو مرغو باندې وکړه نن چې کم بین الاقوامی حالات دي د مسلمانانو خلاف یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې کم خلق سبق واسات کوي سروانی کوي ناغه بکواساتو دروانی کولو مقابله کې مسلمانانو لپاره دي چې صلاح عمل جوړ کړي لیکن ځان دې پدې مطمئن ساتي چې هیڅوک د الله د رسول پشان کې ګستاخی چیو کی نا خپل واقعي سزا ترسي ځکه الله دا ذمہ داری غوښته ده خدا اصحاب الفیل دی چې کله حمله کولا اگر وځو کې عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د مکه مکرمه سردارو هغه تله او دعاګانې کړې تفسیر قرطبي او نور مفسرین داغه دعاګانې لیکي الدخ چې خانه کعبه غلاف یې او دعا یې وکړه چې یا الله هر څوک د خپل کور د خپل کېړ د خپل پټي حفاظت کوي او تا ته پته را چې مونږه کمزوري یو مونږه د اصحاب الفیل مقابله نشو کولای تخپل کرم کې او د اصحاب الفیل مقابله تخپل وکړي الله رب العزت هغه مقابله په داسې انداز کې کړې ده چې خپل وړو وړو مرغو باندې اتیانو والو لا شکست ورکړل دې صورت کې دا غي تذکرہ گئی او دې تذکرې مقصد دارې چې قریش باندې احسان ښکاري جو قریشو تاسو عزت په دنیا کې د خانه کعبه د وجه ده تاسو د کعبه متولیان یې د کعبه په وجه باندې خلقو خلق تاسو عزت او احترام کوي نور ملکونه ته جلل شي نو خلق تاسو له احترام درکوي نو موږ یوازې تاسو له احترام نه درکړې بلکې دا کورم زمونږه محترم دی پکاردارې چې تاسو د دې کور پوره خیال وساتئ ځکه ورپسې سورته قریش کې مبارکي او د چنګارې لګي چې تاسو عزت د الله د کور د وجه دی نو تاسو د الله کور کې توحید ولې پرې خود آیا ته سوچ نه کې آیا نه ګورې ته کیف فعلا چې څنګه کار کړو رب کا ستا پروردگار ستا رب بیس حاب الفیل اتیانو والو سو علم یجال قیدهم فی تلیل قید تدبیر دوئی دا مکر یا فریب د دې معنی نه ده یو سړی چې سکار کوي او پټې کوي او سوچ کوي او منصوبه جوړي نه ته قید وایي زمون خلق د قید معنا مکر کی نه بیا ول چل نه ورځي چې عقید کوي دا وسمانه کوم الله ته هم د قید نسبت کیږي قید مکر ته نه وایي قید فریب ته نه وایي قید تدبیر ته وایي منصوبه علم یجال کیدهم فی تدلیل آیا دا غي منصوبه کمزور نه کړه تدلیل خراب ته وایي کمزور کول کامیابه ته نه پرې خودل هغه چې کومه منصوبه جوړه کړې و چې موږ بخانه کعبه باندې حمله وکړو دا به تباہ او برباد کو په هغه کې مونږ هغه الفاظ خودلې دي چې هغه د عربی نه دي بنیادی طور بنیادی طور د عربی نه دي بلکې د نور ژبو نه راغلي دي عربی ته اوس هغه الفاظ د عربی دي دا نه چې کنه اوس د عربی نه دي اوس د عربی دي بشک کاف تشبیهی ده عص بوس معقول چې وخوړل شي بوس چې کله وخوړل شي نو دا غینا ګند جوړ شي قران مجید دا الله کلام دی د ګندا الفاظ نه وایي په دې وجه دا نه وایي چې الله دې د سوټو په شان کړل مقصد یې دی هغه چې بالکل لا شکل چې ساوی اوخري او به اورځي سوټه نو بالکل هغه شانتی شي لیکن الله دا غیر لپاره الفاظ چې کوم استعمالي دا ډېر پاکیزه الفاظ دي نو کړل هغه کاس په معقول پشان د خړل شو بوسو معقول خړل شو عاص بوس کاف تشبیه بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وي ته استادانه ویل دا بسم الله کته بندل لري کی کنه فرضي تور او دا الاف قریش مخ کې سره ولګي او پکې یو جمله ور واچي اهلکنا اصحاب الفیل الاف قریش اوس به عبارت هم جوړ شي ربط بم پیدا شي مونږ دا کار ولې وکړو سو جدا چې مونږ اصحاب الفیل تبا کړل دیر پارم تبا کړل لیلاف قریشن ایلاف الفت نا وترس الفت یو زیوالی ته وایي اگر چې دا مالدارو لیکن ډیر زیات شوانو دا الله په کور به خرچ نه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله غزوال او دی خانه کعبه جوړولا نو پای کې ته هم یو حصہ پات شو چې هغه نن هم غیر آباد ده چې ته حتیم وایي حتیم د کعبه حصہ دا حتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه کې داخله ول غختل مکه چې فتح کړه نو سیده عائشه ته فرمایلی وو چې عائشه ک مشرکین مکه نوې نوې مسلمانان نوې او د دې د گمراهه باعث نه جوړې نو ما به حتیم په کعبه کې داخل کړي او حکیم در خانه کعبه دروازه وا مخکه تر اوسته او په زید دی وی دروازه به دو دروازه چې خلک په یو داخله دی او په بلې وته لیکن استاد خلک قریب العهد من الايمان دی نه نه مسلمانان دي دي دا شانته لا پلار نګه طریقې خپل ښکاری نو چونګې بیلاری کیږي په دې وجه باندې زدا کار نکوم اصل کې د خانه کعبه نه طواف پوره کېدې شو حتیم پای کې داخلو خلکو با طواف د حتیم نه بار بار کو کنه نو مقصد دا دی چې مقصد پوره کیږي د بیت الله نه طواف پوره کیږي که د بیت الله نه طواف پوره نه کېدلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د مصلحتونو خیال نه ساتي خو کوم اصل مقصد چې پوره کیږي په دې وجہ آبادې نه سن جوړي په دې وجه د رستو مسلمانانو هم دا په خپل حال پرېښې وه سیدنا عبد الله ابن زبیر دا جوړ کړی او حتیم بګی داخل کړو حجاج بیا نړول بیا هغه موجوده شکل چې دا غیره دا کې پاتې شو د دې وجه نه دا غزه د علماو دا فیصله ده چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داوا هغه شان ترې پرې دې وجنه کعبه هم هغه شان ته دا څنګه چې دا هغه شان ته دا غي دروازه بر ده هر څوک ورته نشي ور داخله ده هر کار کې دا الله حکمت نه تبار کیف الله اصحاب الفیل تواکل د دې لپاره چې د قریش مکه مینس کې الفت برقرار پاتې شي یا د دې مینه دا وا دی غختل چې اصحاب الفیل د تباشین الله تبا کړل اهلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش دا معلول غواړي سره علت سره علت دارې چې مونږه اصحاب الفیل تبا کړل لیلاف قریشن د وجه د مینې د قریشنا قریش غختل چې اصحاب الفیل تباشی او خانه کعبه دی قریش به په یو دور کې په یو زمانه کې په یو فصل کې یمن تتلل بل فصل کې وشام تتلل تجارتی سامان به وړو خلقو به احترام د الله د کور د وجګو لیکن عجیب دا وا چې هغه کور د کم حفاظت چې الله کړو دا غي صحیح وارث موجود دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه صحیح پیغمبر دی دین تراولی نو دا قریش د کعبه پنومې خخري لیکن د رب الکعبه فرمان نه تسلیموي دغه تنقید دی غي باندې چې خره تاسو د کعبه پنوم تاسو احترام د کعبه د وجه دی لیکن دا سو وجدا چې تاسو د الله آخري پیغمبر پاغه ایمان نه لرئ د دې سفر سره چې محبت او په دې وجو چې خلکو بدیل نظرانه ورکولې منښت به ورکولې او د خانه کعبه د تولیت توجه به ورکولې نه الله په دغه تنقید کوي ایلاف محبت دی رحلت الشتاء والصيف سفر د سرځه او د ګرمه سره فلیعبدوا رب هذا البيت خامخا دې د عبادتو کی درب د دې کور د دې کور چې کم رب دې کم پروردگار دې عبادت ته هغه پوری خاص کی دا الله په دې بندګۍ کې د څوک شریکي نه الذي يطمع من جوع هغه ذات چې دی له خوراک ورکړل من جوعن په لوګه کې خلق د لوګې نمرې او قریش د لوګې نمرې الله هغه له خوراک ورکړل وامنهم من خوف او دی له امن ورکړل دی یرینا دی یریګینا بار چې وکړه دا خلک لړل قریش چې کله به حمله وشولا ډاکوانو به حمله وکړه نو قریش به ویل مونږ قریش او ډاکوانو به احترام کو مقصد د دې دوه جملو داره چې تاسو خو د خانه کعبه د تولیت په وجه تاسو احترام دی تاسو عزت دی نو پکارداری چې تاسو داغه رب البیت خبر او منه د پروردگار خبر او منه بندگی الله له خاص کې ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دا صورت او هغه صورت پسې ولې لګی هغه صورت کې دا وی چې ګورا الله دی له لوګینا د لوګي په حالت کې دی اوګی نه دي ساتلی قحط په نه راوسته خوراک ورکړل لیکن دا دمر ظالمان دي چې دی تکذیب به یوم الدین کوي د یتیم حق نه ادا کوي تحزیز نه کوي پتان مسکین باندې یعنی دا بیا په قریش تنقید شو بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی صفاتونه خي کوم انسان کې چې دا صفات موجودي د دې مطلب دا دی چې دا سړی قیامت نه مني پخلی خو به دی وی چې زمنم لیکن حقیقت کې د قیامت نه مني ارایت الذی آیات تعالی دل د عکس آیات خبره دای کس لا یو کذب بالدین چې تکذیب کوي د قیامت دروازه فذلک الذی ندا کسته یدعو الیتیم یدعو دعا یدعو دکی ورکول حق نه ادا کول فذلک الذین دا کس دی یدعو الیتیم چې دکی ورکي یتیم لا د یتیم حق غل نه ورکي دا حق دا غنه وਹੀ هغه محروم ساتي نو کده هر سم رضان ته د دین مدعی وي د قیامت نه مری د سره مقصد دا دی چې دا عمل د مسلمانانو عمل نه دی یو دا برای شو پایږي دا قریشو کې دا برای موجود دی خاص کر ابو لهب او ابو جهل کې دا برای موجود دی غریب د یتیمانو مال اغي سره پاتې شو د قریشو مشرانو د مکه مکرمه سوکه او ملکیدل لا وخپل مال دی سره کې خود ابو لهب سره به کې خو د ابو جهل سره چې دا زما فلانه فلانه یتیم دی چې هغه لوي شي ولا به ورګي پاغي باندې ابو جهل او ابو لهب غاړه واچول دی دانند مسلمانانو حرکتونه دي د دین خیال دا چې مونږه سروازه د الله دین کې لګولې دي یا هم قران ویلې دی یا هم حدیث ویلې دی نو که خیر د سوای لې کې نو کو د قران او د سنت سره احکام نه منو خیر وي بای سونه د ازلی چې دا کافرانو اعمال دي د یتیم حق وهل هغه د خپل حق نه محروم ساتل دا مسلمانانو کار نه دی دا هم د کافرانو خوی دی چې وسه رسی نه مسکین باندې په خپلم نه خوري او بل چاتم نه وای چې دا سړی غریب دې سخیاله وساده زمون خلق د مساکین او حق وهی تاسو بیا وګورئ خلک چې هغه د زکات د کمیټې مشرانی کړي بیا هغه وګورئ خپل علاقو کې چری سچل کې د یتیم او د مسکین حق سره د مساکینو د پاره چې کم شی راځي دا غي سره زمونږ د علاقو بیډي ممبران یا سرکاري ممبران څه چل گئی کاش چې خلکو قران مجید ویل چې یتیم دا حق وهل خلره خبره ده پکار دای چې دا غي حق ادا کړی شي یو مسکین دا حق وخل خلره خبره ده پکار دای چې سړی په خپل خرچو کې فوائل للمصلين هلاکت دې د پارا د منځګزارو منځګزار دی که تندې کې خدای محراب شي لیکن د غریبانو حق چې وای نو دا تباره د اسلام خواکم نه ورته دی اسلام د هر سړي ذاتی عمل دی او د بندگانو حق ساتل دا جدا شي زمونږ د خلکو خیال دا چې زه مونږ کوم نه ګندې ټول ګناهونه ما ته الله معاف کړی دي نه حقوق العباد مخکې دي فوائل للمصلین نو حلاکت تے دا پار دا منز گزارو الذین عن صلاتهم ساہون آکسان چه اغید اخپل منز دا حقیقت نا بے خبر دی دا منز دا حقیقت نا بے خبر دی دا منز تعلیم دا دے چې سړی به د غریبانو خیال ساتي تا وکتلی چې په موز کې مالدار او غریب یو ځای ولاړ په موز کې بالغ او نابالغ یو ځای ولاړ اگر چې تاسو علاقه کې دا رواج نشته دلته جماعت کې به انصافي ده امام استاد اکثر اعلان کې دا والد لري کې الګ ولې لري کې آیا دا دین دې تاسو سړې ډېر زیات خپه شي جماعت کې به انصافه ته وګوري نو خپه شي چا کتاب بلیکلی چې امرت سره موز نه کیږي دا ټول قوم زما په خیال د امردین او مرض بیمار دی چا غلطه فیصله لیکلې دا بس خلقا فالو کړل مفتي رشید احمد دودیانوي رحمه الله لیکلي دي چې د ماشومانو جدا صف جوړول دا شرعي امر نه دی دا انتظامی امر دی د رسول الله سلام په زمانه کې و د ماشومان ځان له صف وو لیکن هغه ټرند او هغه بشور نه کوو اوس چې د ماشومان یوازې کې جدا د خپل مونږ کې او سامون نمبر وایي خپل فتاوی وګوره په جواب بپوښتنه په دې وجه باندې دا خلک صفونو کې تس نس کې ماشومان یو یو صف کې ودرا بلبل صف کې بلبل صف کې ګډ وړې خارګه نو دی خپل منظم کې او تاب مستبری دي بے انصافه نه بموزه انصاف به هم شي او دا خلک موز به هم برابر شي اوار کې فان صلاتهم دا معنا چې په موز کې غلطيږي نه الذين هم يراون آکسان چې هغه ریا کاری کوي ریا هغه عمل ته وایي چې هغه د عبادت د نیکه سره عملی او انسان په دې اراده وکي چې ماته سو دنیایي مفاد حاصل شي ته ریا وایي لکه یو سړی یوازې مون سم کوي مزیدار کوي د خلکو مخ کې مونږ سم کوي مزیدار کوي دا ریا نه ده خو که یو سړی د خلکو مخ کې مونږ ډیر پراحت او ډیر په سکون کوي او ځان لچې کوي ناسې ټونګي وي نو دا د خلکو مخ کې چې وګد وګد مونږ کې نه دا ریا کوي ریا کول گناہ کبیره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله فرمایلی دی یو سړی چې عمل کوي او ریا پکې کوي نو زه دا سړی مرد کوم د د ریا عمل هم رد کوم دا د مشرکین مکه تنقید دی دی مونږ کوي لیکن مونږه برباد دی ولې د مونږ د حقیقت نه به خبر دی بلا چې دی ریاکاری کوي الذین هم یراون کسان چې دی خودنه کوي آکسان چې ریاکاری کوي ويمنعون الماعون ماعون د عام استعمال سیز دی معمولی سیز لگا مالګه شو دیا سلای شو ډوي شو ستن تار شو معمولی د استعمال سوزنا دته ماعون وای ورنه یو سړی که د استعمال سیز صحیح واپس کوي نو خلک په خوشحالي چې رضا ماته الله اجر راکړي دې کوم تنقید شاسل کې قریش باندې تنقید دا شی چې تکذیب کوي د یوم الدین قیامت نه مني دریم دا چې یتیم له دیګه ور کوي دریم دا چې مسکین له خوراک نه ور کوي دا درې تنقیدات شو بیا سزا شو ویل للمصلین او دا نور علامات شو په صحابه کرام هم راتلی اولیاء کرام باندې هم راځي او زما او ستا غوندې عام ګناهګار مسلمانانو باندې هم راځي ابتلا ازمیختو ابتلا کله کله الله پدې کې کوي چې سړی ډېر مال ورکی ډېر دولت ورکی ډېر جیداد ورکی حسن ورکی ډېر زیات اولاد ورکی دا پدې کې ابتلا ده امر انسان دغه ابتلا دا قران سورۃ الفجر کما آیتونه چې واو لستل اې پسې دا غیم ذکر دی قدر علیه رزقه فیقول ربی هانن کله کله الله د چا رزق تنګي پای کې ابتلا کوي نو دی وی کې زما درب ما سره نه لګي زما بي عزتي وکړه څنګه چې مخکنه کرامت او عزت نه او هغه ابتلا و او دا رنګ دا مهانت نه دا یو ابتلا ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتلا دا و چې الله غلا نارینه اولاد ورکړو سلور بچی ورکړو لیکن هغه سلور والا بالغ والی ته نو رسیدل نابالغ امړو په دې وجه قران فرمایي ما کان محمدن ابا احد من رجالکم محمد صلی الله علیه وسلم پتا سکی د نارینه او پلار نه دی د رجال او پلار نه دی داغه د ټولو نه محبوب خزا محبوب بیبي سیده عائشه رضی الله عنها هغه نه الله اولاد نه ورکړ دا غلوی ازمیخ دی چې انسان پرې نه پوي چې دا اخر ولې نن کله چا اولاد نه د خلک یې پورې خان دي د خزه او د خاون بیس پروا نه د پردو خلکو بغیر نه خرڅي چردا ولې ولې بس الله نه ورته دا خدای الله دې دې یا بولې مې شاو نه سا الله چې وغواړي چاله ته شلونه ورکی ويا بولې مې شاو الذکور چاله چې غواړي نو ناری نه ورکی ټول او یزوجهم ذکران و اناثا چا باندې کې چې فیصله وکړي نه الله برغ ورکی ويجعل من يشاء عقيما چا باندې کې چې فیصله وکړي نه هغه بالکل عقیم کړه ورکی اسوک داسی چې هغه عاقری عاقر او عقیم کې فرق دی حقیم هغه چې دا غي علاج کې دی شي عاقر هغه چې دا غي علاج نه وي د زکریا علیہ السلام خزا عاقر وا لا علاج وخ ومراتی عاقر زکریا ویلی زما خزا عاقر را لیکن الله یې بچي ور کول زما کار رستا کار نه دا خو نمونه مونږ ته قران خو دلري چې بعض عقیم شي بعض بالکل عاقر شي ناقابل علاجي د اتیاو کالو خاوند دی زکریا او الله هغه له وجه ورکړي دته د الله دین وایي پښتنو کې چې چا اولاد نه کیږي دي سوې دا سپیره ده کله به دا خزه سپیره ده کله به دا دا کار کو زکه دا چلو شو زه دا خبره ډیره کوم زما چې کله وچینو نو خلک وویل دا باباګان نه مني زما چې دا مشر زیو شو سلمان نو ما یې زه اوسم دا وایم چې الله نه سیوا مخلوق څه نشي کولی او الله مال وچی راکړ ته دې دې سره هوکار نشته دا سه خلق دی چې دا سره الله نه مني چې نیال الله نه مني غیله سو ورګي هندوان الله نه مني هغه له سوق ورګي بوتي ورنه ورګي دا یو غلط ذهنیت دی مسلمان په دې نه پوهیږي چې بچي ورکول د الله کار دی کله پیغمبران له الله بچی نه ورګي کله خپل دشمنان لړیر زیات ورګي دغه داغه سم مقاصد وي داغه سه حکمتونه وي بده داس پیرواله نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه بچی نه پایدل نو مشرکین به خوشاله وو په دې وجه خوشاله وو چې د یو پلار مشن خداغه زوی مخکې چلی کنه د پلار رائے د پلار کار هغه اولاد مخکې چلی او چې کله دا پیغمبر ملشي نعوذ بالله من ذلک نو دین به ختم شي داغي خیال لا چې دا دین د پیغمبر دی دین د پیغمبر خو نه دین د الله دی الله نه مري هغه الحي دی القيوم دی دین به تر قیامت چلی رسول الله زکه فرمایل ما من بیت مدرن ولا وبرن ولا حجرن په دنیا کې بنه د غټ سکوري نه بد خټ سکوري نه بد وړې سکوري الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل کله چا خوخه یو کله چا نه خوخه الله باغې ته اسلام ور داخلي ناغه دور د اسلام تقریبا هر کور ته داخل شوی دی دا جدار چې سو کې منی سو کې نه منی سو په پوری یا سو په نه پوری دې خبره وا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اثر راته د پراپګاندا ډېر ګندا اثر یې سره خپګي په دې وجه تسلی سو جملې خپل کشران ته ویل پګاری چې دا د الله امتحان دی دا الله ابتلا دا غم مکو الله بهتري په دې کې خي رسول الله صلی الله علیه وسلم له سورۃ الکوثر نازل کو پای کې تسلی ورکړه چې تم مطمئن اوسئ ان اعطیناک الکوثر یقینا درکړه دې مونږ تعالی الکوثر الکوثر په دې دنیا کې قران مجید دی دې دنیا کې الکوثر قران دی دا قران ته دنیا ګډ ګډ تر رسیدل دی الله په فضل کوم خلق چې دې کوثر نه وبوس کی کنه د آخرت کې الله پیغمبر له یو کوثر ورکړی دی ته حوض کوثر وي هغه نه به ان شاء الله وبوس کی پیدا پار شرط داري چې دا کوثر تراش چې دې کوثر نه راغلی کنه د آخرت ځان لته با کړل په دې وجہ د قران مجید د حق ادا کولو کوشش وکړي د قران مجید الفاظ صحیح زګي د دې معنی زګي د دې مطلب زګي د دې تفسیر زګي پاره عمل وکړي د دې لپاره چې د حوض کوثر وبو زمونږ نصیب شي ادا سره نصیب کیږي هغه حوض کوثر حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داغه وبو د پاین زیات سپینې دي ګبین زیات خوږي دي او پاره باندې د اسمان د ستورو نه سیوا لوخي پراته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بداغه نه وبو ور کوي زګه هغه ته صافی کوثر وي د کوثر وبو ور کوونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من شرب منهم لم یزما ابدا چا چې دا غینا یو ګټم کړه دې کنه شرب نه تګیږي یعنی دا غي سکل د جنت سرټیفیکیټ دی دا مطلب بیا کې یو ایرون کې پهلوم دی هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پرز خپل امتیان په علامتونو پیژني علامت دا غي دارې چې دی لاس په پړتی کوم امتیان چې او دس کوي داغي لاس به وپړکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیژني چې دا زما امتی دي او وبو ورکیږي ته چا چې لاس په نه پړکیږي نه غیله وب نه ورکیږي بیل مازه خپل فکر وکړي دا اوس نه چې زما پیغمبر به ما څنګه پیژني خداغه د پیژنګلو علامت دارې چې د دبا لاس په پړکی لاس په نه پړکیږي مونږ او دسه نه دی کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژني سخلق بداسي چې داغي لاس په پړکی یې مونږ او دسه کړي رابشی کوثر تا رسول الله صلی الله علیه وسلم به وبور کول غواړي غیلا لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یحال بیني و بینهم زما داغي پمینس کې به حائل پیدا کړی شي ملائک به وتري لری وږي یعنی د امتی کې دو باوجود حوض کوثر نه به واره نعوذ بالله من غضب الحلیم نعوذ بالله من غضب الحلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زبویم زما ملګری دی او صحابي او صحابي استاد ملک عجیب عجیب خلق دی سروافیز دی ناغي د صحابي معنی څه گئی دا زما صحابه کرام دي صحابه کرام دي راولې چې ورکم ورلس لکه ته په عربه پوهیږي اصحابي ولې نه وي چې صحابي وي اسم تصغیر ولې وایي په دې وجه وایي چې دې مطلب اصحاب نه دي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په نوم پیژني شکل په شکل پیژني هغه سره راغي ملاقات شوه او صحابه هغه چاته وایي چې هغه سره ملاقات نه شوه په دې علامتونه پیژندل شي او صحابي معنا اصحابي نه ده زمون سنیان علما دې الله دې په دې رحم وکړي دیلم سنور دي اځه ورته برابر ګور دې صحیح بخاری حدیث ته او پای کې د اصحاب مبارک دا لیکل دي درو غوي خلکو ته حدیث چې استاد نه خلک وي نه به پويږي او صحابي دا مطلب نه چې زما عملګری دي او صحابي منی زما مرګري غوند ښکاری زما مرګري غوند ښکاری صحابه ته صحابه وای داغي جمع اصحاب راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیخ پنیغه پیجنی چاچه د رسول الله ملاقات کړل پیغمبر نه نه خطا کیږي البته زما او ستاوند خلک چې زمون ملاقات نه شي نه مونږ په علامتونو پیژني خدا او صحابي زمون خلکو کې مسله ده صحابه کرامو کې نه ده خدا خلک چې واجو لش واړو لشي ګان زباین زما ملګری غوندې دی راولې چې او بو علا ورکم حوض کوثر نو بو ورکم ملائک بماتوي اے پیغمبر لا تدری ما احدثو بعدک تا ته پته نشته لري چې دې ستاسو درستو په دین کې کم بدعات پیدا کړی بدعات مکه بدعت نهایت لوی جرم دی یو سړی چې بدعت کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محرومه کېدی شي او د حوض کوثر نه محرومه کېدی شي نعوذ بالله نعوذ بالله بدعت مکه چې شی بدعت ته بس بدعت ده هغه پرې دی کې تعویلات مکو اچ کې نه وای زه ګناه کوم سړی چې ګناه ګناه تسلیم کی نه بیا الله سنوي هم افقي خو چې کوي ګناه هغه تر ثواب کار وای نو په دې الله ډېر ناراض کیږي دا ډېر غلط کار کوشش کوي چې د دواړو کوثرونو ځان مستحق کړي دنیا کې قران وایي قران زکه په قران عمل وکړي نو الله په آخرت کې کوثر هغه نصیب کړي چې دنیا کې څو قران تراش نشي جمعه ترا نشي منز ترا نشي هغه د آخرت د کوثر نه محروم پاتې دا تر قیامت چلی دن کی کتاب دی او خلق بدی کتاب لرازی ادویم کوثر چاغی له وستا امتیان رازی تو کستا اولاد نشته نه دی دا ټول امت ستا اولاد دی ستا په امت کې چې څوک څوک قران مجید وای کم کم خلق ستا مشن وړاندې چلی دا ستا اولاد دی دته آل محمد وای مونږ چې باندې کې وایو چې الله مصلی علی محمد و علی آل محمد په دې کې دا ټول داخل دي کله کله دې درود باندې زه سوچ کوم تاسو ټیم لک سوچ وکړئ ډیر خلک وایي تاسو باغی سره نه لګیږي نه تاسو یې زما په پیغمبري سلام هم نشته او بچوخانه دعا دې ورته کړې ده هر مانځه کې لګیا یې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا لګی نه لګی لګه سم کې کنه کستا نم لګی مسلمان سره تور ته دعا کې چې ربا زما د پیغمبر سو کومتی دې نو پاغه باندې ته برکات ولېږي شاباسي په ولېږي د برکت دعا هم کوي اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد آل ته اولاد ته نه یو اولاد ته اهل وي په آل کې اهل داخلي او په اهل کې آل نه داخلي آل منه داغه اولاد هم او داغه امتیان هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشنګوې دور غړي یو دا چې قران هم درکړل دی بل دا چې کوثر هم درکړل دی قران چې مونږه تعالی درکړ نو ستا بچی ډیر زیات دي ټول امت مسلمه ستا بچی دي او خاص کرا خلک چې هغه ستا مشن خپل سینه کې ګرځي او دا خوري تاسو ټول ستا بچی دي دا بچی د خپل اهل نه کله کله خي یو دا زیر شو دویم زیر ان شانع کا هو الابتر دا بل زیر دی شانع دشمن دوی الابتر هغه چاته وی چې هغه لکه نه دا بیلکه لفظ دی دا ډېر سپیره لفظ دی ګنده بیلکه هغه چاته وي چې داغه څه خیر نه وي څه برکت پکې نه شانه دشمن ته وي دو خبرې شوې یو دا چې مون کوثر درکړل دویم دا چې ستا شانه باب تری ستا دشمن به به خیر وي ستا دشمن به داغه به اولاد نه ستا اولاد شته امت مسلمه ستا اولاد ده ستا شاګردان ستا اولاد دي صلات چې کې د رب د رضا د پاره وکا رب پر رضا کا فصل لربک وانحر او قربانی وکا سبا ان شاء الله قربانه کوي نحر قربانی دا قربانی دا د بدنی د مالی عبادتونو سرتاج دی او د بدنی عبادتونو سرتاج هغه منځ دی د دې جملو مطلب دا دی چې بدني عبادت هم الله له خاص کا او مالی عبادت هم الله له خاص ستاسو خیال چې قربانې مونږ وکړو نو دا غوخه کنه الله ترسي دغه څه حکمت ده دغه مقصد دا دی چې په دې روز باندې مونږ دا لوز کو دا ټریننګ کو چې زبد الله نه سیوا د بل دنم منخت نه وو کال سر خو خلک لګیایي کنه دا پلان کې د نوم چې لري دی دا پلان کې د نوم جنډه دا دا پلان کې د نوم غلاف دی هغه شرک لګیایي غریبان منختا د غیر الله حرام ده دا غیر لپاره قران مجید دا جمله ویلې ده لین علی الله لحومها ولا دماؤها الله تا نرسیږي د قربانې نه ویني او نه غوخه ولکن ینالو التقوا منکم لیکن الله ته رسیږ کی بچ کېدل د شرک ستاسو بچ کېدل د شرک هغه ته دا رسیږ ځان به شرک نه بچ کول پګاری تقوا باندې تقوا ان شرک سمره خلق دې چې هغه د الله نه سوا د بل د نوم منښتې کوي د لوی ځوان د نوم یو لسمې کوي د پیر بابا د نوم جنډې غلافونه منیخ د پیران پیر رحمه الله په نوم یو لسم روپې ورګي د یو لسم روزه په ورګي دا ټول شرکونه دي دته نظر د غیر الله وی شامی تاسو علماء شته دي ته وای شامی را تر واخله یو خیرت کتاب الحذر ولې با حق غیلی غلی چې دا الله نه سیوا د بل د نوم منښت کفر دی دا شرک دی په دې باندې د سړی نه خپل خزه جدا کېدی شي په دې خزه طلاقي ځکه دا د شرک ارتکاب دی د قربانې مقصد سره هغه دا ټریننګ دی چې زبر د الله نه سیوا د بل نوم منښت نه کوم مستر احمد کې حدیث راځي چې د یو قوم یو الہ یو مول کې هغه پروتو قبر او یا بوت ورسې هغه خوا کې چې بسوک تیرېدل کنه مونږ ورانه وویل د نوم منښتو کو یو سړی به لاغه پرې خودو چې داغه د نوم منښت به وو یو کس را تیرې دا ورته د نوم منښتو هغه ورته ما سره سنشته هغه یو مچونی سمچ هغه د پنوم باندې ملک هغه ملک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل النار دا سړی ورته لور یو بل سړی را تیرې دو هغه ته ویل قرب سکارو کا هغه ورته ویل الله نه سیوا دبل چا پنوم منخت نه کوم دی ورته یو مچو کاغه مچ وړې لوي شه ده مچم د الله مخلوق ده مخلوق چې چا پیدا کړی داغه په نوم منخت پګاری دا خود نه پیدا کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ضربو عنقه هغه بدمعشان مریدان اصله یې مړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل الجنه اے جنت تلو د دین خلق د غپ مسله جوړ کړل چې خیر دې یو لسم او شو نه چلو شو کفر شو کنه چلو شو دا دا چې قرباني کوله ټول امت مسلمه لګیاو دې د پاره لګیاو چې قرباني به الله لکوم منخت به الله د نوم کوم نظر به الله د نوم کوم بل چا د نوم باندې کوم فصل لربک وانحر چا سره اردو تفاسیری معرف القرآن دی وګوري سورۃ المائده آیتن لاندې هلته باندې ټول سیس نه واقف شي او هغه څه ویل دا ټول هلته لګیلی فصل لربک نموز کوا د خپل رب د پاره وانحر قربانیم کوا ان شانک هو الابتر بشک ستا دشمن هغه الابتر دی هغه بنا بنشان دی هغه به خیر دی هغه دمکټ دی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون سورۃ الکوثر دی اورید اوس کافرانو ته چیلنج ورکا دا کوم کافران دي تاسو مخکې چې قران پروت نه هغه تل کلی سورۃ الکافرون مکیه مکی هغه سورۃ ته وی چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شي دا هغه کافران دي چې الله ته معلوم دي چې دا کافران ممریخ نن بعضې حق پرستو ته یو حیزه لګېدل هر چا ته کافر وایي اله سړی په کړاو خوځي کګیږي نو کفر ټاپه لګي نو قران ورته کافر وایي قران ورته کافر وایي نو الله ته علم دی چې دا سړی په کفر مې نه ځکه ورته کافر وایي دا ته مې لمشته مونږ دا ویلې شو چې د فلان کی عمل د کافرانو دی کفر فتوی مونږ نه لګو یو لزوم کفری یو التزام کفری علمائی کتابونه وی لیکن د لفظ په استعمال نه وی یعنی یو یو سړی د کفر ارتکاب کوي یو یو سړی کافر دی کنه دی دا ډول ځان له خبرې دي یو سړی زما استامخ کې د کفر ارتکاب کوي نه مونږ وایي دا عمل کافرانه دی خو کافر به دی لاغي چې دی په دغه عقیده باندې او په دغه عمل باندې د توبې نه بغیر مړ شي د توبې علم چاته ما تا ته الله دی د دې وجه د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې یو خاص فرد معین ته نه کافر وایو او نه باغ ته جنتی وایو تاسو هم لګ استعمال صحیح کوي کنه سړی نوم بواره چې ملشي ته دا مرحوم دی چې جنتی دی تا ته سبا جنتی مونږ دا ویلې چې اعمال نه کو شاید الله جنت ته بوتلی خدا چې مرحوم وي دا خدای الله اختیار استعمال کوي هلته خبرې ولګې وای رحمت الله تعالی علیه الله دې خپل رحمتونو دا د عقاید کتابونو کې دا مسله شته ده چې یو فرد معین ته جنتی ویل یا جهنمی ویل دا زمون کار نه ده یو فرد معین ته ملعون هم نشویل محرم چې شروع شي نو تاسو وټول لګیا شئ یزید ته ملعون وایي جایز دی ته خبره ده دینا چې آیا واقعي یزید سیدنا حسین رضی الله عنه شهید کړو زیاده کوي خلک ته دا سه ویل شي چې کوم خلکو سیدنا حسین قاتلین دی الله دې پاره ټول لعنت وکړي لکه قران فرمایي لعنت الله علی الکاذبین په دروغ جنو یې دا الله لعنت خو فرد معین مخه یا چې فلان کی باندې دا الله لعنت دی دا جایز نه دی موږ خلک دین نه ګوري اګه چا قتل نه ته ود پاتې شوی ود ته ما پاتې کې صحیح چلو دا قران دلته الکافرون ابو لهب دی ابو جهل ته دغه خلقو ته وایي او دا هغه خلک دی چې دا په جنگ بدر کې او خود کې ختم شوی دی دا بیا نه دی باندې شو دا داغین تبری دا تبری عن اعداء المشرکین کم منسوسی کافران دی داغین جدائی دا قلو آیا یا ایو الکافرون اے کافرانو الکافر کم چې الله ته معلوم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود لشو دا ابو جهل دی ابو لهب دی عتبه دی شیبه دی ولید دی نور به شمیر غټ غټ خلک سرادی دی قریش دا غال کافرون دی لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم دا غچا چې تاسو عبادت کوئ دا چا عبادت نکوم هغه نه چا چا عبادت کو خلک وی د بوتانو عبادت کو تمره کا وکړ وتا سو کلی چې د بوت عبادت کوي دا ټایم ډېر مختصر دی باندې خبرې موږ تفسیری کول نه شو خو د بت حقیقت خدا نه چې خلک یو شکل جوړ کړي هغه ته سجده لري د بت حقیقت خدا نه چې هغه شکل د چایي هغه نیک بندي لکه لات سخیو داغه بوته جوړ کړو نو ویل به چې کله مونږ د لات سخی د تصویر ته سرخ کته ګو نو دا غ روح زمونږ نه خوشاله شي او هغه روح زمونږ خبره د الله دربار کې پیش کی په دې طریقه زمونږ کار کیږي دې ته وی ها اولای شفاعون عند الله بت پرستی دا غلا دا زمونږ خلک نه کوي چرته کان چې قبر لړ شي هغه ته بابا مال دعا وکړه اول خو سوال نه چې آیا غاوري احناف سم مذهب چې مړی وري احناف دا مذهب دی چې المیت لا اسمع مړی نه وري که څوک وي چې اوري نه هغه څه اوري کوم چې احادیثو کې راغلي هغه دا چې سلام اوري او د خپو کشار اوري بس نور څه نه اوري احادیثو کې دا ډول راغلي دا د اولیاء کرامو نن موږ دغه څه جوړ کړل شاه ولی الله رحمه الله خپل کتاب البلاغ المبین کې لیکلي دي چې کله خلق د قبر سره هغه کارو کې کوم چې مشرکین مکه کو نو قبر هم در اوثان داخل است قبر هم په بوت کې ور داخل شو دا غلط حرکتونه دي سوال خلق د الله نه کوي ما تعبدون مراد غي د لات سخي عبادت کو عزا پیروا دا غي عبادت کو زمونږ دا ټول خلق د پیرانو عبادت کوي هغه نه داس یریږي چې زموږ د الله نه یریږي ماشوموالي کې چې کله ماشومانی او لوبي کې جنکه او لکان څه شي چې کیږي ناغه باندې پیریان ذمہ دار کیږي ا پیریانو ته سپاریږي غلا یې کوله د سپي شکل کې راغی نو ما دا خپونی ولا زور مې ورکو نو دا هغه د خلې نه لاړې لړې کې دومره کمزورې و چې زما لاس زور سره دا هغه لاړې وبې دی نو ما ورته چې دا تسکه ولې کې دا چل حدیث کرا دی چې انسان یو ځل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو شیطان او پرې لکه د مچ غوندې یو طرف ته شي نو له ذلیل شي نه د پیری وسه طاقت دي دکه هیڅ قوت نشتا هیڅ طاقت نشتا جدا وختو څنګه چې انسانانو کې قوتونه کمیږي نو دا رنګ د پیریانو هم قوتونه کمیږي او تیز رفتار دی یزان نه مثلا چې رفتاری ځان له خبره زور ځان له خبره عزا پیره وا د عزا پیره باغی عبادت کو خالد بن ولید رضی الله عنه قتل کړو دا دومره مضبوطی چې خالد غوند صحابي زی هغه ملګری عزا پیره هغه ملګری هوبل یو شهید دی هغه ته عبادت کو دا دی ما تعبدون دا نه چې کنه هیڅ غټه کې شکل جوړ کې هغه ته بندگی کوي د نیکانو عبادت کوي ځکه دا صورت چې نازل دو نو ټول کافران دا غي وخت چې کوم موجود دي په کې بعض خلق ورستو ایمان راوړل سپ فتح مکه کې مسلمانان شي خدا عابدون اشاره ده دې طرف ته چې دا خاص خلق دی دغه دیار د سوال اس کسان دي زیات نه زیات سنادی دی قریش کوم چې بدر کې ملشي دي یا خود کې دغه مراد دي ټول کافران ندی مراد ننم آئے روز کافران اسلام قبلی ولا نعبد ما عبدتم او نه يم زه عبادت کوونکې چر عبادت کوونکې دا چا چې تاسو عبادت کوئ پر الله کلام کې بلاغت تو ورک دې باندې ما ډېر موږ مخکې ذکر کړو اف ام په خوا ډېر نه یو سړی هغه اف ام باندې خبرې کولې زمانه مې واغستې هغه داسې وایي بیا وی چې الله ورته کافر وی نه زه ورته کافر نه یم ما دې ټیک ده تک الله شنه بیا ورته وایي ته په قران خبرې غپ لګي دا منسوسی کافران دي هغه خلک چې الله ته دا معلومه ده چې دا په کفر مری په مشرکین مکه کې د دې مخاطب هغه خلک لکم دینکم ولی دین علی دین د ګوره ها اقرات چې خلک لکم دینکم ولی دین ولی دین وای ولی دین نه ولی دین لکم دینکم دین طریقې ته وایي تاسو دا پاره تاسو طریقه دا ولی دین او زما دا پاره زما طریقه دا دا د مکی سره د تعلق دی ستاسو طریقه ستاسو د پاره دا زما طریقه زما د پاره دا کله چې پیغمبر مدینه منوره ته لاړ نو بیا خو خپل سټیټ جوړ شو بیا جهاد حکم شو بیا لکم دینکم ولی دین نو بیا خو بیا اسلام قبل ویل ته کی یا کله پرې دی یا به ته تخ کېږي حجاز مقدس ته پاره قاعده ده غلا هلته سو کافر نشي پاتې کېږي دا آیت کریمه تعلق مکی جن سره مدنی جن ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو قران مجید صاف فرمایل چې دا مشرکان دا کافران قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه د حجاز مقدس مشرکان تر سیل می قتل کړ حجاز یې مکه او مدینه دغه بغیر مسلم نه پاتې کیږي کمزې چې قران مجید د جمی مشرکینو د قتل حکم کړی دا د ټوله دنیا مشرکان نه دي دا حجاز مقدس مشرکان دي لګ خپل ویو سمګه فکر د سمګه خپل دا غلط فکر دی د دین د غالب کولو کوشش وکړي پاتې شو مکه مکرمه مدینه منوره نو الته کې به دوه دین نه الته به صرف او صرف اسلامي نه به يهوديتي نه به نصرانيتي نه به شرک او چې کوم دی د مشرکین د قتلولو ټولو حکم دی نه حجاز پورې خاص دی او کم ځای کې چې د شرک او د کفر د چلیدلو خبره ده نور دنیا ده آیتونو کې هیڅ تعارض نشته دلته خلک سوال کوي چې ګوره دا خو ټول نه اخري نازل شوی دی ته دینه غروس ته اصلور صورتونو نور لیکلي دا اخر کې ولنه لیکل او د ټول نړۍ باندې صورت اقرا بسم ربک الذی خلق هغه مولي واتیا نمبر باندې ورچول هغه جواب دار دی خلکو خیال لاره چې دا ترتیب دی له پیغمبر ورکړل دا علماء دا خبره یاد وساتي او دا تقریرونه کې دا خبره وکړي پوهه کې دا خلک چې قران مجید کم لوح محفوظ کې لیکل دی زمونږ دا قران مجید هغه شعر دی کم چې لوح محفوظ کې لیکل دی داغه ترتیب د لوح محفوظ نه ليله القدر کې الله رب العزت دا قران بیت العزت د دنیا اسمان درا نازل کړ ټوله یک مشتل درولې دغه ليله القدر او چې هغه ته ليله مبارکه هم وي ابد قسمت نه هغه تاسو هغه نه بل څه جوړ کړي هغه نه تاسو شوقه در جوړ کړي لیکن د قران مجید نزول په شعبان کې نه شوی د قران تسری د پدې چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران چې کله بیت العزت ته دا راغې نو الت نبیا لګ لګ د حالات مطابق بنازلې ده چې څنګه به حالات راتل داغه مطابق بنازلې ده چې نازل بشو ته جبرائیل علیہ السلام با رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دا صورت دا آیت په فلان کی صورت کې د فلان کی آیت نمخ کې او د فلان کی نرستو لیږي نو ناظرې دلې چار څنګه شوې دي خو ترتیب د دې قران د بیت العزت د قران او د لوح محفوظ دا یو شی دی دا ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورکړي اسه پکې ډېر کما کل خلق راشي هغه وی داجی عثمان رضی الله عنه ورکړي دا درو وی دا ټول لوي درو اوس ټایم نشته بلې کافی بحثونه کوم دا ټایم زموږ مختصر دی دا وضاحتونه نشي کوی دې لپاره بل وخت موقع جوړه کړئ دا به ان شاء الله دا واضح کو چې دا څه مسله ده اذا جاء نصر الله پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خوشخبری هم ده او پدې کې د یو غم خبر هم ده دا حجۃ الوداع په موقع کې نازل شوی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم آخري حج ده نه کې دا نازل شو مکه فتح شو قران مجید نزول شروع شو الله په دې کې پیغمبر ته چې کوم خبره کوي نو دا غي تعلق دې خبره هم سره ده چې ستا فرایض هم پوره شي په دې وجہ کم چې ډېر او خيار ده په صحابه کرامو کې سيدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه چې دا صورت وره نوې جوړل هر چا فکر یې ځان لدان لګا صحابه کرام فرمایي مونږ به دې بوډا لسه چل شو دا د خوشاله موقع ده دین پوره شو د پیغمبر ذمہ داری پوره شو دی یو خفقان نه پړا لیکن ابو بکر صدیق دا سوچ ډیر ډونګه و هغه پیغمبر الله دنیا کې د خپل پیغام رسولو لپاره را لګل او چې کله د پیغمبر کار پوره شو دین پوره شو نو دا د دې منادی دا د دې اعلان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوست دنیا نزیخ ما ته افغان پدې دی په دنیا کې هیڅ څوک داسې نشته چې هغه دا وایي چې ما خپل مشن پوره کړی اس انسان دانشي ویل ما سیوا د یو ذات نه سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خلق جمع کنه تپوسه ته وکړو چې هل بلغت و نصحت و ادیت الامانه مال چې الله کوم امانت راکړو کوم دین راکړو کوم نصیحت راکړو نما پورا رسول دی صحابه کرام هغه ټول یک आवाज وی چاو بلغتا ونصحتا وادیتا اے پیغمبره تا ته چې الله کم دین را رسول دی اده بلا کم کاس مونږ ته خول دی تبا د خلکو خیال نه دی چې بعد پټ علمونه او چې رسول الله علی رضی الله عنه ته خول دی دا حدیث هغه تکذیب کوي الله چا د پټ شین نه خول رسول الله سې چې خولې دی هغه خلکو ته برسره منبر برسره میدان خولې دی پټ خبره پکې نشته چې کله صحابه کرامو دا گواهی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم غته پور تګړه اللهم اشهد الله ته گواه اوسه چې ما ستا دین دی تر رسول الله د حجۃ الوداع یو اتیا روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دا هغه صورت ده چې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دین د کامیابی اعلان دی خدا کله کیږي چې کله سره د الله دین سینې پورې ولګي او د الله د دشمنانو مقابله وکړي مخکې سورۃ الکافرون ده مقابله دی وکړه الله به امداد وکړي دا سره وایس نه په جنگ بدر کې صحابه سره سو اتوري چې وي ماته ګوډه وي اسونه سمره او خان سمره سیرت کې ودا سلوستي او کفار سره سمره اغیله وا سحر غرما ماخام ودوا او درې دی او خان لاله دل او صحابه کرام جنگ بدر چاغي کو نو قران څه فرمایي پروژه رمضان دو هجری کې جنگ بدر شو رمضان دو هجری کې جنگ بدر شو دا مسلمانان په وسایلو په بنیاد جنگ نه کوي هغه د ایمان په زور باندې جنگ کوي اذا جاء نصر الله هر کله چې راشي امداد د الله والفتح او کامیابی ورایت الناس ویني تخلق يدخلون فی دین الله افواجا چې داخليږي دا الله په دین کې ډلې ډلې دین تخلق راغې استاد ذمہ داری پوره شو استاد وکارونه دی بس فسبح بحمد ربک یو تسبیح یو حمد دی کله چې مونږ د الله نه کمزوري ګنده صفات لري کو د تسبیح وي لکه مونږ وایو د الله خزه نشته ده د الله پلار نشته ده د الله زوی نشته الله چاته کمزور نه ده ته تسبیح وي او چې کله مونږه صفات کمالیه ثبوتیه الله له ثابتو د تحمد وي لکه مونږ وایو الله یو ده واحد لا شریک ده عالم الغیب ده کار ساز دے مدبر دے تسبیح او حمد دے دوی تسبیح صفات سلبیہ دا اللہ نے لرے کول او حمد صفات کمالیہ ثبوتیہ اللہ لمن اس کا بدے پوشے نہ حدیث پہ پوشے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی سبحان اللہ نصف المیدان والحمدللہ تملہو لکه څه غپ لګیا په حدیث خلک ځان پوهیږي سبحان الله نصف المیزان ته توحید چې کوم میزان دی سبحان الله دا غي نیمه ده او آیا ول چې لا اله لا اله لا اله نشتره لائق د عبادت نشتره اولاد ورکونکې نشتره مصیبت لري کونکې او یا زلا استغفار وایم الله زما خړواله ختم استغفار یوازې دې لپاره هم نه استغفار کله دنیایي مسائل د حل لپاره مونږ ته چې استادان د استغفار کوم معنی کړل ان شاء الله ډېر بهترین وو فسبح بحمد ربک تسبیح وایا د خپل پروردگار د حمد سره واستغفره او د خپل کوتا ہے اقرار کوا ځکه پیغمبر انسان خدای کا د بشریت تقاضا دارا چې د انسان نسنه سکوتا ہے کی دغه وجوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول شپه عبادت وکړو اخر کې وسویل ما عبدنا کا حق عبادت یا الله ستا چې څنګه عبادت حق او مونږه آشانو نکړش دته د کوتا ہے اقرار وای دا مطلب نه چې ګناه یې کړل بلکې د خپل کوتا ہے اقرار کو انه کان توابا تواب ډیر توبه قبلونګه انه کان توابا بشکا غډیر توبه قبل ان کې ده د انسان دی یو غلطي وکړه یو ځل باندې معاف کی په دریم ځل باندې معاف په دریم ځل چې ورته وینا وتا دی تا خدایا نه څه غیا جوړ کړ لیکن الله دا سمره حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله فرمایلی اے بنی آدم و اے انسانانو لو ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم رتبکم و یابسکم ستاسو اول او ستاسو آخر سره ستاسو اوچ ستاسو لون ستاسو مالدار ستاسو غریب ستاسو زنانا او ستاسو نارینا کدا ټول دمر گناهونه او کی چې دا واړه زمکه واړه اسمان نډکشي ټول دمر گناهونه او بیا هم راشي او ما ته ووایي چې یا ربا موږ نه غلطي شوې ده نو ما ته به معاف کولو کې څه رکاوټ نشته ده تواب وو هغه څه معاف کوي قران یو ځای صاف اعلان کړی دی قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله اے زما بندگانو دا الله د رحمت نه منا امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله ټول ګناهونه معاف کوي انسان لا دمر قوت پیدا کول پکار دي چې هغه د الله په مخ کې اقرار وکړي چې رب ما نه غلطي شي الله تواب یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر تاسو ګناهونه نه کوي سړی چې ګناه نه کوي نه ځان فرشتہ ښکاري دا بخنه هم ډیره نه غواړي رسول الله دا ذهنیت ختمه هغه وی که تاسو ګناهونه نه کوي نو تاسو به بیا بخنه نه غواړي الله به داسې خلق پیدا کی چې به ګناه کوي نه بیا به توبه وباسي بیا به ګناه کوي نه بیا به توبه وباسي نو زه به معاف کوم بیا به ګناه کوي نه بیا به توبه وباسي زه به بیا معاف کوم الله رضا پدې ده چې انسان بار بار د خپل کوتاه اقرار کوي خدا ضروری ده قران حکم ده پیغمبر تم حکم ده واستغفر داغه نه داغه مخ کې د خپل کوتا ہے اقرار کوا انه کان توابا بشک غړې توبه قبل اونکره تواب نه بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ابو لهب در رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دا اهل رسول ګره اهل رسول کنه ده اهل رسول ګره هغه رشتہ ده کنه یره دا تر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تر دی دا غنوم دی عبد العزى هغه دار ایوب الله دا غنوم دی عبد مناف مناف تاسو هم نمونه دی ایوب الله دل مناف مناف بوتو عبد مناف یا عبد المناف مې د مناف بوت بندخ عبد مناف ته ابو طالب وایي دا دوه نمونه د مشرکانو غلا نو دی ایمان نه قبول کړ ایو حمزه دی یو عباس دی دا دواړه مسلمانانو نه دي الله دواړه صحابه کړی دي یو زبیرو هغه مخکې مړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شلو کالو چې هغه تقریبا وفات شوی دی داغه عبد الله سره ډیر نږدې تعلق و د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماشوم نه و لاسو کې لبو ګډیانو پشان شیرونه به ویل اصحابه کې حافظ ابن حجر هغه شیرونه لیکل دي محمد ابن عبد امي محمد زما د عبد الله زوی دی ډیر نازول دی زما ډیر داسې دی داسې اپ ډیر ماین ترو او خلکو ته هغه نه معلوم ابو طالب ورته معلوم دی دا ځان له مستقل بحث دی لوی مستقل بحث د دوه دونی مو درو غنټو بحث پرې کیږي دا ابو لهب د دنم عبد العزا دی قران د دنم ناخلی په دې وجه ناخلی چې قران شرک له رواج نه ورغی چاته په کنیت نوم غستلو کې احترامي عرب چې نوم اخلي د چا احترام سره دا کنیت اخلي پلا د اولاد په نوم وایي صفتی نوم ولا ورګي ابو لهب صفتی نوم دی دلته الله دا احترام نه دی ویلې درې دوه وجې دي یو دا چې دا غنوم مشرکانه او الله خپل کتاب په عبد العزى نوم باندې ګندګو او دویم دا چې دا داغه د سزا د لهب سره یو تعلق دی لهب شغلو ته وي او د مخم داسې و لکه شغلې چې وي په دغه بنیاد باندې قران مجید ابو لهب ویل دا غه عزت تصور نشته پرې د سور سپینوګه دا ډېر رزي انسان ډېر رزي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنه گزار دې رزي ګړل دا لمنه ګستاخ دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان پرې پوهه کې چې د پیغمبر ګستاخی دا د الله ګستاخی ده الله ودنه ده ناغه مړ دی باندې ځان مطمئن ساته چې چا کم کم ځای کې ګستاخی کړو الله چرې غنه پری دي کته سکه او کنه کې مونږه سګوا غو زمونږه د ایمان د جذبي بنیاد ده لیکن الله دا وعده غسترا محمد صلی الله علیه وسلم دا غ رسول له قران دا غ کتاب نه کنن قران باندې څوک پیشاب کوي الله منتقم شته که زمونږ لاس نه رسیږي الله به بدل اخلي کوم قران حفاظت هغه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت ذمہ الله غوښته چا چا چې کړه وي پدې کې دا یو لوی ټاپک دی ته بابا خان له باندې کارو کې چې کم کم خلک ګستاخان نبی پاتې شوی دي داغي انجام څه شوی د دنیا کې تلویس ابلیس په دې باب کې یو کتاب دی ایم تلویس او تاسو امدادو کې دا جمع کې داخله چې کوم کوم خلکو ګستاخانه کارونه کړی دی الله غي سره سکړي رفیق دلاوري او سره د جماعت اسلامي دا کتاب د ایم تلویس ساغه جمع کړی دی سنور شاید بلبل زنه ملوش چا چا چې د پیغمبره داوی کړی دی الله غي سره سګړي دام ګستاخان دی دی ابو لهب ګستاخی کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی دشمن تبا ابو لهب چې کله وریدل چې پیغمبر زمونږ دین پر خودل دی نو دا ابو لهب دعا او زامن باندې ته بیا خو عربو کې انسانیت خو یو بنی آدم چې با طلاق کړي شو نو خلکو باغې سره نکاح کو لیکن پښتانه متلقې سره نکاح نه کوي اگر کداغه غریب سو ګنا نه دار ویه بدلول پګار دا ناجایز رویه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلونه سیدنا عثمان باندې بیا یکه بعد دیګره واده شو اغه ته پکېم دغه ملو شو لمبنه گزارم د کړه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حالات کې جب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا سوق ذل مجاز او نور زینو ته دو لا ابو لهب اور پسې او پکانو به وشتو چې دا دروغ وي ونه منه غره خبره نو دا چې سړي خلاف الله په خپل کاروائی کوي دا خپل حکمت ته پدې تبت تباب هلاکت ته وي تباب تبت فعل ماضی ده جمله دعائیه ده تبت هلاک دي شي یدا ابي لهب دواړه لاسونه د ابو لهب د جو کې کار په لاسونو کړو په دې وجه قران دا غل لاسونو ته اشاره کوي مینس کې دا اشاره ده هر هغه نظام ته چې هغه دا بولهب اتباع کوي یعنی لهابی چې کوم انتظام دی قران دا غي په باره کې دا پیشن ویو کړه دا به کامیابی نه چې کله لا تبت اوې نو وتبا افعل ماضی دا وتبا تباش دا د مخکې نه پیشن ګوئی دا چې چا د پیغمبر ګستاخی کړی دا چا د اسلام ګستاخی کړی دا دی به تباہ او برباد کړي دا مطمئن اوسېګا چې اس نګي ما اغنا عنه ماله وما کسب ما اغنا عنه اس فائدہ ورنکړه غلا ماله مال لاغ کماله چې ګټلو اس مستغنی نه کاغ مال لا خو یو د پلار نکم وګنه او الله رزیل جره د خانه کعبه متولیو د خانه کعبه چنده به د سره جمع کېده د ډېرې زړې زمانې د سرو زرو یو غزال اوسه خزانه وي کې خلکو پیسې جوړې هغه هم ډېر ذیل پټکړو دا ډېر لوی غل سړی او دا کم سړی چې دارا میتوبونه کوي کنه دا غلې او دا د نورو خلکو په پیسو دا حرکتونه کوي الله فنګانی دي سره خپل اس نه نن چې کوم حکومتونه دا کار کوي ته وګورال ته د مسلمانانو به صبر دی هغه سره صحیح خپل ایزره وایز زرای نشته ده د پیسو ګټلو زرای الله ټول مسلمانانو لور کړی دا جدا نه چې دا به علم دی د خپل زرای او نه فائدہ نشي اوسته دای په حاوی شوی زمونږ د ټولو اسلامي ملکونو پیسې هغه بانکونو ته دي چې هغه د یورپ بانکونو دی خدا زمونږ په پیسو دا حرکتونه کوي که زمونږ دا خلک عرب ملکونه اسلامي ملکونه دا سيزونه حالت نه لګي هغه سره هیڅ شي نشته هغه سره نو ورشتره نو سره وبشتره نو سره ګیس ته دی نو سره تیل شته دی هغې سره یو فحاشي ده چې په هغې باندې زمونږ او ستاسو پیسې ګټي دې سره نور څه دي دا بېدینه خلک دا حرکات کوي ابو لهب هم دا حرکتونه کوي باندې خبره مناسب نه خو د آیتونو د کولو لپاره دا ضروری ما کسب دبا زنانه راوسته پیسو باندې بیا به هغه چلولې او په به پیسې ګټل دا دمر رزیل سره یو دې ته ما کسب وایي ته داسې خلک د پیغمبر په مخالفت کې ودرېږي دې ته دې ته دا منټالیټي خي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک دین په مخ کې څوک ودرېږي آ خلک چې داغي عقاید بربادي او دویم دا چې هغه دو نمبر کارونه کوي غیرتی سړی پاک دامن سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کې نه ودرېږي هغه مخالف همي لیکن مخالفت کې نه ودرېږي دا حرکتونه نه کوي ما اغنا عنه ماله اس فیدا ور نکلا غلا مال لا و ما کسب او هغه سوچ د اختیار کړیو سې چې ګټلی وغه فیدا ور نکلا سیس لا نارن رات لهب د چیچک باندې مړ شو چیچک باندې اموردار داران چې ورته وی خلک پای باندې مړ شو دی وخت کې مونږ ویلی شو چې څه شي باندې مړو کینسر باندې مړ شو دغه مرض باندې مړ شو سایس لانارن زردا دے براخ کلی شی ورتا ذات لهب چې شغلو والے ابو لهب او ذات لهب دغه د وجه ابو لهب ویلو وامراته خزرد حمالت الحطب حمالت الحطب چې دې خلق مطلب دا کوي چې هغه و خشاک راوړو عام مفسرین دا وایي خشاک به راوړو ابه سودو او داغه ازغی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار کې چول دا تفسیر دی مونږ ته معلوم دی لیکن په دې اعتراض راځي هغه اعتراض جواب به وکړي د قریشو خزه خډېره نازک وي هغه بخپل بچو له پین اور کول خشاک څنګه وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو داغه تربیت چا کړو کوم ځای لوي شو خپل ځای لوي شو د قریشو خزه خپل بچو له پین اور کول دا تفسیر تفاسیر لیکل دي لیکن په دې دا اعتراض راځي دی جواب چا سره نشته اخی دا چل نه کوي حماد الحطب جدا شوز ده هغه زمانه کې یاد عیسی علی السلام نړوان د رسول الله طریقه وا چې کم سړی له پانسی ورکو لګا نه ولا پانسه سامان په خپل اوګه په خپل وړو ده دته حمالت الحطب وایي دا د هغې د آخرت سزا ته اشاره ده چې آخرت کې به الله دې له سزا ورکړي نو دا به حمالت الحطب وي څه مطلب خپل خشاک به ځان سره په خپله ګرځوي پڼ به ورسره وي هغه به اور ته ورچي او په هغې اور کې به سوځېږي او بیا به پڼ وروړي دا د هغه ځای خبرې دي دنیا ته دا اشاره نه روح المانی معنی دا کی چې حمالت الحطب معنی دا چغل خورا حمایت الحطب چې ول خورې دوی دا مرز خزو ګډیر دی دا دو تفاسیر په دې سره اعتراض درځي لومبه کا کہنا ہے کہ اس کے معنی صحیح حمایت الحطب رولن کی ولا خشاک دا معنی چو کہ پے بدا اعتراض راضی کم سے تماو ام جمیل دا سوک دا تر ابو سفیان خور دک ام جمیل ام جمیل تدې نوم ده او دا ډیره زیاته حسین او جمیل و ډیره خسته و قران زګه دا غي د 60 ذکر کړل 60 عربی کې څه وي جید ورته نه وي جید سپین 60 وي سراحیدار سپین هغه ته وی جید عام سره ته هونه کوي قران بلاغت داري چې حسن تا ته په داسې انداز کې ذکر دی دا ډېر حسین او جمیل وا لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف به چغلې کولې خلق به برنګ اختګو مونږ نه په خوا پولی جوړول رسې به ته جوړول اصليږي نه کنه مونږ پټ سنجي پائے کې څه شی ورګټ کی تار مار هغه ته مونږ وایي فی جیدیا حبل من مسد داغه پس پین سټ کې وار سید منجو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد ګوره مخکې نه وګوره د الله د نصر د امداد ذکر شو ستا د سر دشمن بم تباشي ته چې کوم خبره باندې مونږ پیغمبر کړي نه خبره ونه پرې دي هغه خبره ته اخلاص ویل شي هغه خبره ته ویل شي اخلاص اخلاص د توحید اخلاص د الله د یووالي سورۃ الاخلاص حدیث کرا دی دا د قران مجید ثلث دی ثلث دا مطلب چې دا د قران مجید درې مه حصہ ده په دې لحاظ سره چې د قران مجید یو لوی مضمون توحید په کې ذکر دی یا په دې لحاظ سره چې کله یو بنی آدم دا یو ځل وای الله رب العزت باغلا د قران مجید د درې مه حصے اجر ورکړي دا حدیث صحیح دی زمون خلق دا چل کی چې دغه دا صورت درې زلو وای او دا درې زره ویل ثابت نه دی بیا د دین په معاملاتو کې خلق خپل عقل نه چلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو چرته داسې نه دی کړی چې غیرې سورۃ الاخلاص درې درې زله ویلې لہذا دا د دین په تور مو آئے ٹھیک ده زمونږ ایمان ده چې دا سلس القرآن دی د قرآن مجید درې مدا الله د قرآن د درې مه حصے برابر اجر پدې ور کوي قل او آیا هو الله احد هو اسم اشاره ده دا مشارن الیه غواړي مشارن الیه اصل کې هغه الله دی د کوم مبارکي چې مشرکان ته پوس کړو چې کم رب ته تمونګه بلې ناغا سوک دی او کم ځای کې دی نو قران داغه جواب کې فرمایل چې او آیا هوا هغه چې تاسو داغه په باره کې تپوس کوي هغه الله دی احد اکیو دی یو احد یو واحد د واحد نه ګنتی شروع کی مونږ وای دا یو دی نه ته واحد وای احد هغه یو نه دی احد عدد نه دی احد منی 21 یعنی هغه ذات چې هغه سره پشمیر کې څوک نشی راتله الله څنګه یو دی هغه په ذات کې یو دی یعنی د الله د ذات غون د ذات د چا نشته الله په صفت کې یو دی یعنی دا غ صفات مخلوق کې نشي راتلخ الله په اعتبار د ذات او په اعتبار د صفاتو احد ده دې ته وی احد وایا اغه الله د کم په باره کې چې تاسو ته پوس کوي احد نه کیو ده داغه ذات او صفات چا کې نشي راتلخ څنګه الله او صمد والله بحاجت رحم سمد هغه چاته وي الذي يسمد اليه في الحوائج چې حاجتونو کې داغه نه امداد غوښته شي الصمد اصل کې صمد هغه چټان ته وي هغه ګټ ته وي چې هغه د دن نه کوټلې ډډ نه کوټله کوټله ګټ چې سړی کله هغه له تنګلې را بغي هغه د ټن ټن आवाज کوي کنه هغه ته یې سمج اصول لای چې غر ته سړی لړ شي چرته باران راشي مصیبت راشي یو داسې ګټ ګوري یو داسې غار ګوري چې مضبوطي یو داسې ګټ چې داغه د ماتېدو خطرې نو خلک هغه سره امن نه حاصلې د دغه ځای نه د الله رب العزت دا نوم الصمد اغسته شي الصمد هغه ذات دی چې پاغه سره آفت ناراضي پاغه سره مشکل ناراضي بلکې ټول مخلوق مشکلاتو کې هغه ته محتاجي هغه ته وي صمد ته سوچ وکا چې دا صفت د انسان کې دی شي دا صفت د انسان نشي کېدای دا د الله هغه صفت ده چې دې کې مخلوق نه لري شریک لیکن مونږ ته پته نشته نه مونږه بچو لنوم کې د صمد صمد خان صمد یو الله هغه صورت چې هغه مونږ مونږ کې بار بار وایو مونږ دا غینه مواقف نه یو چې آیا انسان صمد کې نشي انسان صمد کې نشي انسان به حاجت نشي کېږي هغه بنی آدم هغه مخلوق چې هغه خوراک کوي هغه سکاک کوي هغه باتروم ته ځي هغه هر سیس ته محتاج دی په دې وجه انسان له دا نوم مګ دی هغه عبد الصمد کې دی شي صمد نشي کېږي دا الله مبارکي چې امت مسلمه د کم غفلت شکار کړل دی الله دې په حال رحم وکړي چې دې دې طرف ته لګ توجه وکړي په دې باندې ما یو واته کالا په جماعت کې کار کړل اسماء حسنا ما ټول بیانول په یو یو اسم باندې ما کلام کړل او دې د پاره مې کړې چې خلق په پیجری دا چې کم نمونه الله پورې خاص لکه رحمان د الله خاص نوم دی مخلوق رحمان نشي کېدای دارنګي قدوس دا د الله خاص نوم دی دا انسان نشي کېدای قهار دا د الله خاص نوم دی کخاره کاګه زموږ د خلکو عام رواج قدوس کاګه ډیر شی داسې اسما دي چې هغه مونږه مخلوق لوایو تاسو سره کنو سره کم سے کم معرف القرآن به تاسو سره معرف القرآن کې ذر الذين يلحدون في يلحدون في اسمائه لا نو وربه پتا دا پته لګي چې هغه وی دا الحاد د فل اسماء دا کګلیش ته په نمونو کې چې یو سړی د الله خاص نوم مخلوق لګي دا مخلوق لن شي کېږي بیا زمونږ د ملوي جهل دی چې مونږ پدې نه پويګو رحیم د الله صفت ده رحم کوي لیکن رحیم انسان هم کې دي رحم کون کې دي د پیغمبر په صفاتو کې هم رحیم راضي بالمؤمنین رؤوف الرحیم مؤمنانو باندې رؤوف دی رحیم دی خو مسلمانان او خاص کر پاکستان کې دومره نارای غدي چې دی پکی تار رحیم پنګا وي دې چې زونه ته زو ګورم نو خلک خان دي ماره جلا راځي ان موږ د لا اله الا الله په تقاضا تر اوسه نه یو پویا دا رحیم پنګا چې نوم کې خدا دا څوک مسلمان نه ګرځي دغه کلی کې څوک عالم نشته نه یا دې په خپل هم نه پويږي چې دا څه کوم پکار داري چې دا الله نوم دا دې سړی مخلوق لنګ دی او کګری نه بیا په الف لام نګ دی الرحیم خو الله پورې خاص یعنی چې دا په الف لام ور داخل کنه پکې نه دی الله جوړ کو ها او الرحمن هسپتالونه دي هغه لا ډاکټر اسرار مریدان هم دي ما ورته ویل رام صحیح کړی مون خبر رسو خپل ما تنقید هم کړی پاغي باندې تاسو توحید نه نه واقف توحید نه سره نه واقف مدرسه جوړي توحید نه نه واقف ټرست جوړي اول اسلام ایمان خپل معلوم کې بیا وګورو نور رسول صمد مخلوق ته موای عبد الصمد وای رحمان موای رحمان بابا هم نه هغه صوفي و لیکن صوفي عالم خو نه دی اګه پدې پوهې دی چې مخلوق ته رحمان ویل کفر دی جایز نه دی تفسیر قرطبی کې مقدمه کې 15 لیکل دي من قال لغیر الله رحمانا یکفرو الله نه سوا بل چاته رحمان ویل کفر دی هغه صوفي دی بزرگ دی ټیک دا لیکن عالم نه دی دین زموږ د خلکو خیال لا چې الله الله کی نه عالم نه کنه علم ځان عزیز دی هغه ځان تم رحمان رحمان وای دا دلیل لري چې هغه د ایمان د مسلې نم نه واقف مونږ چې سوای نه تاسو مخ کې نشو ویل زمونږ عقیده دا چې یو سړی د توحید نه نه واقف نه ولی الله نه ځکه الولی هو العارف بالله حسب ما يمكن شرع القاعده عبارت ده ولی الله هغه چې هغه الله پیژني او داغه معرفت لري دا الله د اسماء او د صفات او معرفت نه چې نه واقف ناغه ليس به ولي اولي نه دا واسي کیسه جوړ کړی دی خلکو هر چاته ولیو د ولایت د پاره لومبنه شرط دا دی چې د الله په صفت کویږي چې الله ته صفت واخلي دا په دې لانه کویږي چې ځان ته رحمان وایم ګل الله ته رحمان وایم عدالت خلکو هغه یو شی جوړ کړی دی کم قوم چې د قران نه واقف وي ناغي دا حرکتونه کوي په خپل ځای کې اوساته بس ټیک دی انسان او بزرګ الصمد دا د الله خاص نوم دی الله الصمد الله دې به حاجت اچا ته حاجت نشته دی مفسرین معنی کوي الذي يسمد الیه فی الحوائج هغه ذات چې هغه ته حاجتونو کې ورتل ګول شي لم یلد ولم یولد نه دې د چانه پیدا دې نه د سوک نه د سوک پیدا دي نه دې د چانه پیدا دې دا الله پلار او مور نشته دا الله اولاد نشته دا الله بچ نشته خزه نشته ولم یکن له کفوا احد کف برابر ته وي او نشي کېره دا برابر یو تنو اس سوک دا الله پشان نشي کېره دې کې خالص توحید بیان کو ته توحید ټول پهلوګان په دې کې راغلي دي چونکه ټایم ډېر مختصر دی په دې وجہ اشارات تو آنے کفایت ہو گیا په دې چې مونږ کوم تفصیل کو هغه بیا زموږ خپل درسونو کې وره چې سورۃ الاخلاص مونږ څنګه تفسیر کو البته یو مسلې ته توجه مبذول کول پکار دي هغه دا چې زموږ ماشومان نارینه او زنانه هغه ته په ماشوموالي کې استاد قل هو الحمد وفیق اوس ورته خی کنه نو قل هو الحمد ورته نو دې د ماشوموالي نواله تر شپېتو کالو پورې ټول منځونه په قل هو په الحمد وي یعنی قران کې نور آیتونه نشته چاله ورزیم نا غریبانان ته پرې مسله نه پوي هغه وي نموز دغه سبق ده بس نور نشته دا ګناه ده فقها دې ته مکروه لیکي کوشش دا کوي چې د قران مجید دومره حصہ تاسو ته یاد وي چې پاره د سنت مطابق مونږ کول شي د سنت مطابق دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد سحر په سنتو کې او د ماخام په سنتو کې لومبني رکعات کې سورۃ الکافرون وی دویم کې وی سورۃ الاخلاص تاسو هم دغه وایي چې سنت مطابق وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپخین او د مازیګر پټ منځونه دومره وګد کول چې صحابه کرام دا فرمایي چې مونږه اندازه ولګولا نو لومبنو آیاتونو کې به دیر دیر شاید لومبني رکعاتونه تقریبا دومره چې دیر دیر شایتونو بیا دویم رکعاتونو دومره لګا داغي پنیمخ دې پنی می تفصیل نه کوم دوست دا وتا اوس مشکلات بیا پیدا کی څنګه تاسو خو دې قائل دي چې درې ځله سبحان الله په مقدار درې غنوم کارو شو نه بس دین نه جوړ کړي چا هر چا بګي خپل بخیواله صحابه کرام دا فرمایي د صحیحین حدیث دی چې مونږه تخمین لګاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلوم بنو دو رکعاتونو کې دومره ولاړو لکه دیر آیتونه چې وایي کم سے کم دیر آیتونه تیاره کې شروع کی تیاره کې ختم کی دا ولې چا مذهب نه دا دې علاقې د امامانو مذهب نه خلک ویخي دا خو د خلکو امتیان دي بس چې خلک ویخي مانځل راځي او تیار کې شروع کی 15 منټ وروسته دې د سار موس کې نن سبا سمره پس کوي ګانټه فرق ساري نو سره اغام د شریعت خلاف او دام د شریعت خلاف نیمه غانټه ګیپ ساتل بګارو مونږ روزه کې نیمه غانټه ساتو بغیر روزه نیمه غانټه ساتو سنت مطابق عمل کې فیدی دیکھیں ایسا جر نہ ملا دیں گی اسفرو بالفجر پیارے کی شروع کے رنا تے اور اثر فینہ اعظم للاجر دی سوئی خلق ډیر د ثواب بڑی رشی په پیغمبر کثیر نه ویل اعظم ویل ته پار به وای اعظم جدا سي اکثر جدا سي ثواب کې به عظمت راشي ثواب کې عظمت کله راځي کله چې سړی اولاړ ډېر وکي قرائت ډېر وکي خلکو ډېر والی نه ویل دا ودی نه له ذهن جوړ کړه اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر په دې بس تاسو اجر کې عظمت پیدا شي بیا د سحر موز کې قران مجید فرمایي وقران الفجر د سحر موز ته د سبا قران وایي البته مفسرین راواله سحر موز ته له سبا قران وایي کې قران ډېر لوستل شي او چې سړی د سحر منظم په انا تعالی کل کوثر کوي دا خپل کار دی بعض خلک خو چې سلام وګرځي انور راخی دي ټول مکروه ټیم کې دي زکا سنت دارې چې مول دومره وختي کول پکار دي او دومره وګت کول پکار دي چې سړی سلام وګرځي او بل فرض منز فاسدي چې بیا د سنت مطابق منځ کول شي فقہ کې دا لیو دا کم ټایم آی تاسو منځ کوي کنه ته دې نرسته بیا تاسو سنت مطابق منځ نشي کوي دا ټایم مکروه دی دا ټایم مخ کې کې دې ما لک سوچ بچار وکړه ادا کیږي دا جمعه تراه ده ساره والے ومه وینې ده کیږي کنه کیږي دا لګ مهنت غواړي خلق جن جوړول غواړي دي ته حدیث لستل غواړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین نه غري تبار کې د سحر موز وګترین پکا دي ځکه هغه ته قران مجید فرمایي وقران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا د سحر موز ته د غنو ملائکه حاضری کیږي کم ملائک چې مونږ سره د شپې ډیوټي کوي ناغم دغلته حاضري او کم چې دروازه راځي اوس چارج غستوله ناغم راځي هغه حاضر دي نو موږ سره دو ملائک د شپې او دو دروازي نو سلور سلور ملائک هر انسان سره په دې حدیث باندې وبل شانتم سوچ پګاری هغه داري چې کم ملائک د ساره مالزین هغه خپل صحیفه کې ځان سره ولګي چې مونږ راتلو نه افلان کې مونږ کو او کم چې راشي نه هغه ملکی چې مونږ رالو مونږ هم کو نه افلان کې مونږ کې وو او دا کم چې ودی سیبان ودی زنه داغي بد عمل دواړو زینو کې هغه شانته ولګل شي دا پلار مور له پګاری چې بچی پاسې پروژه کې پاسې ځکه چې بیا پښمنه یو نه کې بیا ورته تکلیف یې غواړي په دروازه په تکلیف نه دي سود لیکن د جهنم په تکلیف یې سود دي زکه نه وی خی دا وی خوي خپل بچی وی خوي او ساره منزل بوزه وتر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چړم باندې رکعات کې وای یوازې قل هو الحمد باندې گزاره مکوي علماء علم دا پګاری چې دا مسله عام کی خلق پوهه کی چې دا الله بندگانو دا ټول دا الله قران دی دا ټول د کول پګار دی ګیله من کیږي بس تاسو نه قران چې سوایا سنوایا ټول وایا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب د عربو کې مکیانه لګي دا صورتونه مدني زموږ تحقیق خو خلک نه مني دا ډیر مخکې نه لګیان دی باندې دا چانه منله خو خدای چې د ګجراواله کې یو شیخ الحدیث صاحب شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر دا ټول دا امتیان دي هغه پیغمبر غني دي دا په کتاب کې امدا لګیږي چې سوین دا هغه کتاب کې خو سما څوک نه یاري چې دا بد کوي دا غلطه مشوره ده چې دا مکی دي دا مکی نه دي دا سورتونه دا هجرت نه رسته نازل شوی دي او دا روایت هم دروغجن دی چې دا سورتونه دو ځله نازل شوی هغه لګي اس دا سورتونه هجرت نه رسته نازل شوی دي د سره مکی لیکل ګناه ده تاسو راکه ذخیرۃ الجنان وی د مولا سرفراز خان صفدر رحمه الله دا غي اخیری جل کې وګوره او بیا غلی کلیم دی چې دی به وقفان تمالی کلی چې دا مليګه مکی مليګه دی بیا ملي په سخت جمله لیکل دا دا مدنی صورتونه دي زکات چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر مدینه منوره کې شو او دا دواړه صورتونه د سحر د ختمولو د پاره راغلي په دا خبره یاد ساتل پکار دی او خاص کر زنانه دی دا په غور ووري چې کله سحر شي پچا باندې ناغا چاته معلوم نه وي پدا څوک چې وایي چې ما ته معلوم دی یا زه د جناتو په ذریعہ معلوموم دا دروغ وایي دا الفاظ الفاظ د کفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم نو داغه اثر ښکار شوی اثر د سحر داري چې انسان باندې یې رډېر شي یو خود عمر تقاضا یې نه لکه سړی د اتیا او کال شو شپږ شلو کال شو هغه باندې ویر غالي یا یو سړی دی هغه بیمار شو صفرا یې ډېره شوه په ده باندې به یېر غالب کېږي دا بیماري ده یا یو سړی داسې دی چې هغه یو کار نه کوي لکه زه بازار ته ډېر نه ځم راځم نو زه نن لاړ شم یو سړی مې ولید یو ځای کې یو دکان مې ولید دوه کاله پس لاړ شم ما ته واځه یادي ما ته نه دی یاد دې ته یې ریدل نه وایي دا دوه درې خبرې ما وکړل یو دا چې سړی بیماری یا عمر ډیر شي یا د صفرا غالي وي یا تجربه نه تجربه دا مطلب چې سړی د یو سیز بار بار زیرا دي تاسو کې ټول میلې ته ځای راځي تاسو ته ګوله ریټ معلوم دی کنه چې کیلو په دومره باندې ده ډړې په دومره ده مالا ډوبه نشته نو که زه لاړ شم نو ما باندې یو سړی د دوو سو روپو سیز په زر روپۍ هم خرڅولی شي ځکه زما تجربه نشته بعضې ییر د عدم تجربې د وجې راځي یو سړی بار بار په یو لار نه دي راځي د هغه نه یېرېږي یب دلته څه شی او دلته څه شی دغه ییر نه دی مطلب هغه ییر چې د هغې څه سبب نه ادویم دا چې قران مجید دا فرمایلی دی چې یو فرقون به بین المرء و زوجه د سړی او د خزی یو بل سره لا تعلق شي که جسمانی طور بغیر د سې بیمارې نه لا تعلقې بیماری پیدا شي دا د سحر علامت ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی وکړ د دې نور څه علامتونه نشته ده کله به خلک تور د نوک تورې ایګه بګوري یو ماشوم کینی دا وګوره نه هپناټزم یو علم دی کنه هغه هغه باندې ورواچي چې هغه سویل والی دا ماشوم د خپل نه وزي دا علم دی دا ډېر خلکو لور دي هپناټایز کیسه ده داغه دماغ په خپل قبضه کې واخلي نو دا مشر چې داغه کشر د دماغونه او باسل غواړي نه کشر په جواب وي عدالت خلک سوي نو کړه دا غوړې سم کار دی لکه چې نو کې دا راځي نه بیا به هندستان تیارې بګې مخکاري چې پلان کې دې حمله کوي موږ له حفاظت کول بغیر دا سم مصیبت هم جوړ کړل شیشه کې ګوري بعض خلک چې کوم دی سورته یاسین وای کوزه تا وای هغه مخ چې کم خواشي دا بګې بل شان شیطانې جوړ کړی قران بدنامي په دیوان دا عجیب عجیب حرکتونه دي دا ټول ناروا کارونه دي دا ناجایز دي په دې کې د باعث زونو تعلق غیب سره دی د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی قاضی ابو یوسف د قاضی ابو یوسف یو شاګرد شداد دا غند شداد دا کافر نوم نه شداد معنی سخت غریب وال لوی عالم دی الجواهر المزیه یو کتاب دی پای کې د شداد تاریخ کې لیکل اعلان دی چې شداد په جمعات کې معتکف و دا خزه پاغه سه الزام لګاو هغه ورته ویل دا الله باندې زه خو جماعت کې مې اعتکاف کې دا ته کوم الزام لګې دا خو د جماعت هم خلاف دی د اعتکاف اعتکاف هم خلاف دی ما سن دي کړی داس هغه ورته وی زستا د هر کار نه خبرې ستا د هر حال نه خبرې هغه موږ ته وړه خبره ښکاری لیکن دا خدای الله صفت شداد چې کوم دی دا جواهر المزیه کې لیکل دي قاضي ابو یوسف ته خط لیکو چې زما او زما د خزې مینس کې داسې خبرې شوې ما دا غینه تپوس کړلې چې اتا علمین الغیب ولې ته په پټو خبرو پوهیږې نه غې ما دې ځاو زه پوهیږم زسو کم دی خځه سره نو قاضي ابو یوسف ورته جواب کیو لیکل جدد النکاح فانها کفرت نکاح دوباره وکا زګه چې ستا خزه کافر شوی دا دا طلاق شوی دا پیریانو ته غیب معلوم دی پیریانو ته که غیب معلوم نه دی به سليمان عليه السلام چې کله هغه شل پنځیش دیرش کاله مړ ولاړو دا هغه بیګار ویل کوله هغه ولار نه مړو دی د پته نشته اول ته قران مجید فرمایي چې کله سليمان عليه السلام رو ورزید پیرانو ته پته ولګی دا الله کانوا یعلمون الغیب لما لبثوا فی العذاب المهین که مونږ په غیب پوهېدای نه مونږ به په دې مصیبت کې نه وخته پیران د غیب نه معلوم تاسو سره که فتاوا عالمگیری وی فتاوا عالمگیری ته په کې لیکلي دي چې یو سره دا وایي چې اعلمو به اخبار الجان زه د غیب خبرونه د پیریانو په ذریعہ معلومم دا سره کافر دی دا خلک خو نه قران ګوري نه حدیث ګوري نه خپل فقه ګوري یو شعر روان کړی دی بس پلان کې دی کې خزر خاپيري پر راځي هغه کوډ راو باسي پلان کې دی کې سړی دی پیریان پر راځي پلان کې دی کې سړی دی نو دا چل له وسره هیڅ چل نه دروغ وایي بعضې زنانه غریبانانې بیماري هسټیریا هره ښځه به وي دې ته ځي هوایي مرض ده هوایي مرض څه شی دی دا ټول د دین نه ناواقفیت ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو کو جادو کول د مسلمانانو کار نه د امام ابو حنیفه مذهب داري چې یو سړی ساحر دی د مسلمان نه دی یقتل یو قتلول شي جادوګر کوډمار مسلمان نه تاسو د مولا صاحب جوړ کړه مولا صاحب د کوډي غي زموږ استاد محترم مویل دا خلک نیت تړي چې نیت میکړه په دې کافر امام رضی الله اکبر او کافر دی کوډمار مسلمانی کوډمار ساحر جادوګر دا کافری دې دې امام جوړ کړي دا شیخ الحدیث هم دی شیخ القران هم دی سم مصیبت هم جوړ کړي لبید بن اعصم یو يهودي وو هغه او دا غلونو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر وکړ دا کیږي پس کې هغه د کول بغیر دا په وختو کې کیږي زنانه دا مرز دی چې دی با وخت منګس کې ناغه مقبره ته وړي څه کمقل خلق یې تاسو دا ټیک دا چې د زنانه ویختو د وجود نه جدا شو به حکم هغه نه دی کوم چې وو خدا ویخته دفنول بګار دي زنانه ځان په دې پوهه کې چې ویختره په کور کې یو ځای خاورو کې پټي په دې چې خاورې واچې درې ورځې پس دا ختم شوی دا بیا ژوند نه پاتې کیږي ویخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو يهودي غلام داغو داغه په ذریعہ حاصل کړو داغه د منګز مات غاخي او د ګیره مبارکي ویخته د حاصل کړو او پای کې سحر کړو یو کویه وته به زروان وې جړې وبې وې پای کې هغه پټ کړو او داغه اثر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکار شو هغه اثر سو داغه تعلق دنیایي کارونو سره کله به ویل دا کار ما کړی دی بیا به نه وکړی کله به ویل نه مې دی کړی مینځ کې به کړو موږ چې ویل ییر په غالب شي دغه څه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته دو ملائک رال یو سر ته د خپل خپوتا یو بل نه تپوس کوي مال صاحبنا زموږ دې مرګي لسه چل شوی دی دا یو بل ته وایي مطبوبن مسحور دی چا په جادو کړل دی من طبه چا په کړل دی نو واغس لبید بن عاصم نو کم ځای نه فلان کې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه کسانې ولېګل هغه نه مون پدویم ځلې ولېګل نه پدویم ځلې موندل زموږ د علاقو کې چې کم خلک دا کار کوي ځان په دې پوهه کې دا کورونو کې چې دا کمې خزه ګرځي دا شان فضول دا دی په ذریعہ کې دا د خلکو نمائندګانی چې هغه دا حرکتونه کوي هغه یې وکی بیا په یو کور کې یو ځای پټ کی او لړشي چا چې کړی ناغته فلان کې ځای مې کې خور هغه ځان سره کتاب کې ولیکي زه پیژنم دا خلک چې فلان کې کور کې په فلان کې شوی دی فلان کې دی پراته نو کته لس کاله پس هغه پسې لړ شي هغه خپل کاپی راوالي ابا راشه غزا نه راوي ته دا څه چلو څه چلو دا چلو دا چې دومره تکړه یې دی په زمګه کې خزانه راو باسي کا دې خزانه پرته دې ځای کې بوت پروت دی دې ځای کې سره زر پراته دي دې ځای کې تیل دی دې ځای وبدي دا ځه خلک بلا پیسې لګي وي دا دا حرکتونه کی دا ټول زه پیژنم اے ټو زد چې دې کم کم لوي کوي زلا ماشوم خپل والد صاحب سره شیرین بابا خدي هغه ته ویلو چې په مونږ چا کوډی کړی پتا ته بیا دی دا غي کور مخه ته اوربلو ازور مقبره خواږه جوړو هغه ډېر استادان یې هغه ورته یې هغه استاد وی دا اوربل وه هغه ورته یو خدای چونه دی او بل دا چې زه د کور ته نو مرغلی دا اوربل جوړ دی کې تاسو شي څنګه کې هوت اخدنا سړی مجبورې شو شه تر ورو هغه شین بابا ته چې ډېر د سوي دغه کوه او مجبور شغه زه وه زواله صاحب سره ما د جیب نه تعویذ رو باسه دې ځای کې خو دا را پاسه په کونټه کې خو دا سه دا سه کړي دغه ځای واخه دغه ځای واخه او چې دوړې جوړې شو نه کونټه دې ریکول کوشش کو چې تعویذ ورځي دا جی ور الله سین ورته دا سکے دا دا حرکتونه کوي چې دوړې جوړې شي نو دی او بګې تعویز ور خلاص کړي دا بیا زما د والي سه خپو باندې پرې وته وګړي والي زموږ روزه کې لته مو دا دا قسم خلک دي دا حرکتونه یو قوم چې د قران نه واقف وي دا غیبه بیزتیم کیږي دا غیبه پیسې هم لګي او د بیمارو جالو مخ قران دا علاج درته خورې دا وایي سحر او ماخام درې درې ځله با رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ الفلق او سورۃ الناس علاج ده سار مونږ یو شي درې ځله سورۃ الفلق وایا درې ځله سورۃ الناس ماخام فرض مونږ یو شي پسې وایا تاسو ځان یو دین جوړ کړل چې فرض پسې دي ناس ته مکروه ده په دا ټول مسنون سنت نه پاتې شو دا وای چې سحر نه ختم شي دا وزاره لګیاري خلک کیسه کوي کیسه مګه خلکو یو له آیاتونه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وې چې دا اولسته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کانما نشیت من عقال تب وې هغه دو پړو نه آزاد کړش جسم دا سے آزاد شو دې کې خطر یې دا دی چې انسانان د دا لولي خطر یې په کبه کې دا هم دا چې بنی آدم د دا اولولي په دې دی وو دم کی هغه وبدي اوس په دې دی وبد دم کی پاره وبدي او پاک ځای کې اولام بي په پاک وجود باندې چې ګنده ناله ته نزي علاج ده سه او دا علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم خودل دی الله خودل دی زمون خلک بخا مخاوي اجازه شته پکې کنيشته او چې الله او رسول ویلي کې اجازه صورت هغه اجازه خو دې د پاره چې تاسو پیسې ورکړي چاله څنګه نو مطلب نشته دا ټول کاروبار دې دین نه کاروبار م جوړوي او صورت کې وایي سو نو دا غي صورت مفهوم چې تاسو ځکه نه ته پوه شي چې مونږ څه کول غواړو د دې لوم باندې جمله دا اعوذ اعوذ باندې ز پناي غواړم تعوذ پناه ته وي تعويذ پناهي ورکوونکي چې کله تعویز لیکونو دا یو کاروبار شوی دی اوس خزو سره یو کتابي کنزل حسین وي غیر پښتو کې نو پای کې سعود پټان خبري سینسه کګي وګي لګي راغې نه لګي خلک اخر سي مخ پیسې په اخلي بشمیره زلالا دی به دینه کې مبتلا دي کمه زلالا چې زما مخاطب دی غیر د الله نه یریږي دا حرکتونه نه کوي زکات د تعویز پتور کم سیز لیکل جایز دی نه هغه قران یا حدیث ته انسان نه دی کومګه د یو ماشوم د پاره څه شي لیکو یا د یو مریض د پاره لیکو نه پکار داري چې هغه یا د قران مجید آیتی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسنون کلمه ای هغه دې سینسی منسی نه دا غلط کار دی ان سبا سو تعوذ کیږي قل اوایا اعوذ ز پنای غوارم برب الفلق رب پروردگار ته وی مالک ته وی الفلق سبا ته وی فعل ام قاف لفظی مارش لول الله رب العزت دا کائنات ټول سری کړل قران مجید کې الله ته فرمایي فالق الاسباح الله چون کې نه سبا شپه اوچي نو داغه نه سبا روزي وایا پنای غوارم به رب الفلق پر رب د سبا شپه او شلیږي نه الله دا غي نه سبا روخني د سشینا پنای غوارم من شر ما خلق از مخلوق د شرنا ما خلق مخلوق مانو د شر دا غي سنا چې هغه پیدا کړی دي الله څه پیدا کړی مخلوق ټول پیدا کړل په دې ټول مخلوق کې خیر مشتره او شر مشتره بجلی دا لا ډېر لوی نعمت دی خیر پکې ډېر غالب دی چې بجلی لر شي ډېر تکلیف پیدا شي لیکن شر پکې نشته نو کسړې بربند لاس لګوته وړي نه چل کیږي دا شر دی استری یو ډېر لوی نعمت دی کار په غوا خدا شاټ شي تا نه بیا وسجل هر یو چیز کې ستا ساروی ډېر مزیدار وای ته ته پېم لوشي خو کله کله سوري شي کنه بیا تا مړ کوي د هر یو سیز کې خیر او شر شته هر انسان کې خیر او شر شته هر مخلوق کې کائنات کې خیر او شر دواړه دي دا الله یو ځای چلی کته وی چې زته شر ختموم ته دا دا الله نظام کې ته تبدیلی راولې شر نه ختمي شر به مخلوق کې کمزورې کې ده یو سړی دا وی چې غوسه بالکل ختموم غوسه چې ختم شي بیا به غیرت شي سړی چې بې غیرت شي نه بیا خپل دفاع نشي کولی د خپل غیرت دفاع نشي کولی د خپل خزه دفاع نشي کولی د خپل نظریه دفاع نشي کولی د خپل مملک خدا دا مملکت خدا دا پاکستان دفاع نشي کولی او سبا نه ختمه دله به جهاد ورکه یو دا به مغلوب ساده او چې کله د خلاف سکارشي نه دا غصه بیا ته په کار راولې شر ختمي نه شر به کمزورې کول پګاری او هغه ته به واګې چول پګاری د حق د غالب کولو کوشش په پګاری چې شر نه نه بیا د خیر پته نه لګي خیر بالا غي ښکاری چې شر موجود دی من شر ما خلق د مخلوق د شر نه ومن شر غاسق غاسق خریدون کې دوی دلته مراد شپه ده ومن شر غاسق او د شر د شپې نه اذا وقوا کله چې خورشي شپه چې کله خورشي نو داغه د شر نه زپنای غواړم شپې ته غاسق ولې وایي او په دې کې څه شری حدیث کې راځي چې کله ماخام تیار شروع کی ماخام تیار شروع کی ناغه ټیم کې شر را خوريږي پیریان را خوريږي چې کله پیریان را خوريږي نو زم ویلیکم سبیانکم پدې ما خامي کې خپل ماشومان ځان سره جوخ کې زمونږ د زنانو دا کم عقلتوب دی چې ماخامي کې ماشومان شور کوي نه دا لار ته بوزه کوسې دی بوزه نو هغه ټیم کې شیاطین راځي نه حمله کوي نه غي وجري بیا کله یو مولا صاحب پسې ګرځا کله بل پسې اغلم سنور دي کاعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا ورتله بس سمو دا له نور دی په درخه د خدای په درخه د رسول الله خدای په درخه د سلور وړو یاران څه ودا لري خجی لګیا درخو والا پسې ګرځا وته ونه خږي غاړه ته 200 تعویذونه پراتی دي نه خږي موږ لراوړي د ورته انداز ورته سلا جوړ اکثر چې تاغلر کو ماشوم خلاصه مګي اټول رامیتو پای کی لکه چا په کې انسی لیکلی چا په کې بل څه ته بوت لیکي چا په کې یا بدوح لیکلی دا ګناه ده پکار دای چې تعالی مسنون کلمات درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به حسن او حسین د مول اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق مختصر جمله ده بس اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق نو موږ تعویز پرې خره د پناه زم پرې خره بل بل خو کړو زموږ ډېرې تجربې دي مال سو کراولې زو الله ول دې مړې باندې لاسو ډېرو خلکو تعویزونه ما سپور دي سړی ویل نشي بعض اکثرو کې پچې پر دی پچې د ګډې د بيدې پچې نه تعویز جوړي هغه پکې سکه زیر ناف وختي خيخ دا زمونږ د بچو حفاظت کوي کم کفر دی چې سړی دا غي نوم واخلي دا غي علاج زړه زمونږ الله گواه دی وینې ته بهږي خدا قوم خپل همدرد نه پیژني ته دی خو هغه سړی خوخي چې هغه ولې بیزته هم کوي پیسې دې مخري وي ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم ما خام کې خپل ماشومان بار بوتل نه دی پګار د دې مضاف محذوف دی شر ومن شر نفوس ته مضاف دی ومن شر نفوس النفاثات د دې معنی خزي نه دی خلق د دې معنی او کې چې د شر دای خزونه چې پوکي وهونګری په غټو کې بیا دې معنی تایید په دې باندې کوي چې هغه پیغمبر باندې چا سحر کړو نجی هغه خزه په یو حدیث کې ورایي چې لبید په خپل وخت دا مسله اصل کې معرفت القرآن کې مداسي لګل د دې خپل فوران نشته صرف دغه یو کتاب ګوري ځکه غریب ته بل نه معلوم دا نه من شر نفوس النفاثات او د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وهونکي دي په غوټوګې اوس عام شو خوا که ناري نه یو که زرارئ من شر نفوس النفاسات فی العقد دینه دا معلومه شو چې غوټو کې پوکي وهل دا د يهوديانو کار و تبه بندونه متړه ها اسلام کې د تبه بند تړل نشته او بده مول شته سبل څه شی د مول شتره مریض د مول شتره لیکن تار کې کوف کول نشته چې هغه ګټه راخیس دا ته به دم نه نه يهوديانو کار ده مسلمانانو کار خدا نه مسلمانان ځان په خبره پوي کې هغه رقیا چي دم چي هواګانې په غوټو کې نه راځي د هوا اثر چې تکله په وبو کې واجه نو هغه اثر معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن شر حاسد اذا حسد اول حسد پیجندل پکار دی حسد دې ته وی چې انسان باندې د الله نعمتي بل یو بنی آدم وای چې دار زمان نه وي ته د نوې زما دی چې ته حسد عالمان خپل جب کوي تمنا د زوال د نعمت د غیر نه طالبان درسه کوشي تمنا د زوال د نعمت د غیر نه ان سړی دا کوشش کوي دا تمنا یي چې په دې فلان کې د الله نعمت ته دارې پدنی دارې پمایي په دې ته حسد وي او که سړی دا وی چې د دې نیو زما دی نه دې ته بیا حسد نه وي دې ته غبطه وي دا جایز دی دا کله یو سړی یو خموټر دی ته ویل که زما مې نو سمره بخوي خو کنه یو سړی دا وی چې را دا دې د نوې زما دی اوس معاملې خراب شو بیا کله کله خلک قرانه کوي هغه دا وی چې الله مجيبه سره ابي جيبه ذات ته اوسګار ده پر پلان کې لیدا ور کړی یعنی د الله په ذات اعتراض او کا حاسد دا کفر دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان د حسد نه بچ کې هی الخالق دا چاړه دا هغه چاړه نه دا چې وخت خړی بلکې دا ایمان خړی هغه وجه دا چې دې کې یو سړی د الله په ذات باندې اعتراض وکړي په د الله په ذات چې څوک اعتراض کوي یو مسلمان نه ښه الله په ذات اعتراض کوونکې مسلمان نه ښه تاسو که پسخېږئ د چا آبادو ته یا موټرو ته مو پسخېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد الا فی اثنین انسان که پسخېږي دوه کسان درو پسخېږي یو هغه سره چې هغه الله د قران علم ورکړي خ قران ورزي والله ترجمه نه واقف دی تجوید نه واقف دی تفسیر نه واقف دی عمل پم کوي او شپارو دي خلکو تم خي دې بني آدم ته پس خي یره څوک نه پس خي انا خلک تختی تا سوچ کړی چې کله تراوی نه تراوی جماعت بڑھږي ولې په مطلب نه پوي نور څه چل بده کې نه جواب مطلب یې نه پوي دا نه وي پکې کلا تقرب الزنا نو کان فاحشه او سا سبیلا د سود د منې پایتونو نه پوي زګال د خدرنګ سره ولال دی مال والله اجر راغی علاقه چې درم کې وي تا به عمل څومره کړه پويږي پنا لال ته ډېر جمعي اصل قرآن مجید یو خدمت ډېر خلک بجمعي چا نه یو سوال سبولې وروړي لیکن د قران مجید درس چی ته قسم خړل بلکې بعض پکې بل بل څه غیره بل سره والی اول لشه لکه تاسو مسلمانان نه یو ځای قران مجید موجود دی دا سپریم لا دا سپریم کورټ دی ته دې مخکې د بل جا هیڅ حیثیت نشته په خبره نه پوهیږي د قران مجید په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین دا غیم سه حیثیت نشته دا دویم درجه کې دا به وقفان دی بل بل سره واخ اول داو کې بیا وکړه دلائل د شریعت سودی سلور کم کم اول کم یو دی قران مو قران سلور اول وای پلانې کتاب بیا د امام ابو حنیفه فقہ بیا علماء دیوبند دا وای قران پکې سره وای په قران سو عمل نه کوي نه در رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تر راځي چې خبره کوي چې موږ با خبره کوو چې علماء دیوبند کړي دا پیغمبران نشته زه خپل دیوبند یم زما استادان دیوبندیان دي بلکې زه دا ویل شم چې زما امر نږدې سند دی وخت کې علما دیوبند لري چا نشته زما استاد محمد حسین نیلوی حسین نیلوی شاګرد دی مفتی کفایت الله تعلیم الاسلام مصنف مفتی کفایت الله شاګرد دی رشید احمد غنگوی رحم الله زما نږدې سند دی چا دی زباد صحیح مسلم استاد دی شیخ القرآن غلام الله خان داغه استاد شاه نور شاه کشمیری داغه استاد رشید احمد غنگوی زما د صحیح بخاری استاد محمد ایوب پیلوسی داغه استاد شاه نور شاه کشمیری او الله حسین احمد مدنی دوه استاد رشید احمد غنگوی دومره نږدې سند به ان شاء الله راځي قاضي شمس الدين زما استاد دی دا استاد شان او شاکش مری قاضي اسمت الله زما استاد دی دا استاد دی قاضي شمس الدين او دا استاد شان او شاکش مری لیکن علماء دیوبند پیغمبران نه دي دا بت مات کې دا بت ته هغه سره وایي چې ته قران او سنت وایي دا ذهنیت بدل کې خلکو لا چې هغه خبره اونم کې دی ویلي نه هغه خبره اونم چې قران او سنت کې اول دلائل شرعیه کې قران دی بیا سنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د صحابه کرام اجماع ده بیا د امام ابو حنیفه یا د بل امام یا د بل امام هغه اجتهاد دی چې د درو خبرونو ماخوذ دي دانه چې پلان کې سیب لګري لګلې د قران اهمیت په خپل ځای باندې اوساته قران وای قران لولخ قران نه بغیر کار نه کیږي قران چې سړی خین هغه پورې واپس کیږي کوشش وکړه دا چې خپل بچي قران ته وقف کړي اول د قران ناظرز دی کی د قران حفظ دیو کی خو زمونږ حافظان د قران ترجمه نه کوي او دغه سبب دی چې به علم دی به عمل دی اې دې پته نشته قران کې سوې یو سړی دا هغه سینه کې قران مجید موجود دی لیکن د قران مجید د عقیدې نه واقف نه دی دی وسوږي د قران مجید په ذمہ دارو کې يعلمهم الكتاب ده یو قران قرائت د کتاب دی یو تعلیم د کتاب دی تعلیم د کتاب دغه معنی دی دغه مفهوم دی او دا خلک دوکه کې پراتی چې ما د قران حفظ وکړه علامه شوم ته نه علامه شوی ته قران وایا د قران مجید مانس د کار دی علم حاصل کا تفسیر حاصل کا مونږ نه مو وایا خپل استاد نه وایا څوک تا هوخي نه وایا چې کله سړی د قران مجید علم حاصل کی او د شپار ورځ لګیایي او خلکو ته خیغه نو د سره پس خیدل پکار دي ادوی ماغه سړی چې آتاه الله المال چې الله غل مال ورکړل مال به الله غل توفیق ورکړل د مال خرج کولو بای سړی سره مالی لیکن هغه مال باندې هغه مارشي نه په خپل استعمالي نه اولاد لور کوي نه د الله په نوم لګي نو که تاسو پسخیږئ د دوو خلقو ته پسخیږئ من شر حاصل اذا حسد د شر د حسد کوونکی نه کړي چې حسد شروع کی حسد چې شروع کی څه مطلب تا سره یو خصیز د بل فرض د باز خلک بداوی یره دا مرتبه ولې دومره ده یره دا ولې په پلان کې سکیل کې کار کوي یا ولې پلان کې ځای کې کار وکړي دا مرتبه ولې ده خو دا الله دین ده دا څوک ځان سره د مور د خېټې نه نه وروړي انسان مهنتو کی مشقتو کی الله داغه مهنت مشقت کی برکت واچي هغه زیات هغه ورسي اصول دا پکار دي چې زمونږ یو تر یو ماما یو رور یو زوی یو رشتہ دار خدر جی ته ورسې نو مونږ وایو الحمدلله یره خاندان کې څه کسان زه ته ورسې رویه دا څه پکار زکه خاندانی خلق دا اقارب دي دی د یو بل په خوشاله خوشاليږي د یو بل په خفقان خفقي اوس اقارب نه عقارب جوړ شي لړمانان دي د تر زوی به نه به یې دا مرتبه ولې ده لکه الله ورکړي اوس دا اقرب چې کوم دی دنه اقرب جوړ شو دی اوس حسد کوي کینه به کوي بغض به کوي لاس به وهي او به وخړي الزامات لګي په ما باندې خلک بشمیر الزامات لګي خپلوان را باندې لګي ما ته معلوم دی دا نه چې کنه خبره نه رسیږي موږ ته ټوله خبره را رسي لیکن زموږ چې کم تربیت شوه دا الله په فضل ان شاء الله شان تربیت به دې نه شوه ته دې وجه نه هغه سونه موږ مخله نه راولو نه دا غیر رښتینه کو او وایو خلق ته دا چې هغه زړه پیدا کړي کوم چې الله موږ لرا کړل د خپلوان په درد او درد دیګا او دا هغه په کامیابی خوشاله شي دا د قرب مسله ده شکر او باسا چې ستا یو خره ستا د تر زوی ستا د ماما زوی الله غل مرتبه ورکړه او کم سے کم هغه سره د نیکه د کولو نه ته بیغم شو دا چې غریب وې خوار وې بیا وستا په زمرات لګ نه چې وای سو لور کا خیر ولټو دا د حسد مسله شروع کی خپلو کې دو کسان دي چې هغه حسد کړي دی قران د دواړو مثال ورکړي دی بلکې درې مو وایو آدم علیه السلام لا الله برګزیدګي ورکړه نا سره چا حسد وکاو نه کو شیطان هغه سره حسد وکاو څه نتیجه شو نتیجه دا شو چې ټول مسلمانان وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د حسد نتیجه ده قابیل او حابیل رونه دي حابیل قرباني کړی دا قابیل هم سشه پیش کړی دی حابیل مخلص او الله داغه قرباني منظور کړه دا غیبلې منظور نه کړه اوس پکار داو چې قابیل خپل غلطه ته قتل چې الله زمانه منظوري څه چل بې هغه حسد کیو لګید روړ ته وی لا قتلنک زبتا مړ کوم لکه زما د مرګ په دې کې سړي قرباني الله منظور نکړه مرتبه هغه در نکړه ملګری ما هغه ورته ویل انما يتقبل الله من المتقين الله د متقیان نه قبلې ته متقی شې دي هغه اولګي دا قتل کو د حسد نتیجه څه شو قرآن مثال ورګي د یوسف علیه السلام رونه او یوسف له الله نبوت ورګو الله ورګو یوسف پیدا کو الله ورګو ورونو حسد کو نه چلے وګو مونږ دې ته وایي د برادران یوسف کردار ما دا کوو هغه لګیدل هغه خپل روی د پلار د مخ نه لري کو کوی ته وردو به خرج کو الله چې هغه له سور کول نه کم ځای ورګل مصر کې ورګل التم هغه سره زیاته او شو الزام په لګي داغه نتیجه کې هغه جیل تلل جی لا لا داغه ترقې شروع کړخ نبی یک بادشاہ یک امیر المؤمنین شو او هغه رونه بیا دغه په خو کې سبب راتو څوک چې حسد کوي داغي نتیجه ده غي دا ټول زموږ تربيت داسې شوی ده موږ انتقام نه اخلو ځان تم چانه انتقام ماخلا دا الله تسبر زکا چې مونږ باندې نعمت کوون کې الله دې داغه انتقام غاخلی زما سوې ولا چې زیاده خیره کوم دومره وی چې د حاسدینو د شر نه د بچ کېدو لپاره موږ لا څه کوشش وکړ هغه دا چې دا غي د گزار نه بدان بچ کو چې کم ځای رواني گزار کوي بس دومره بیداری وکړ نور جواب نه کوته چې ومن شر حاسد او شر د حسد کوونکی نه دا حسد اکړه چې حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اوایا اعوذ برب الناس مخکې صورت کې ګوره رب الفلق دا الله صفت ذکر کړو رب الفلق بیا مقابله کې شر ما خلق یو شر غاسق شر النفاثات شر حاسد سلور شریانو او بچکون کې یو الله تعالی یو صفت دلته کې اوس معاملہ الټه ده اعوذ برب الناس یو ملک الناس دعا الہ الناس درې دا لا درې او صاف به ذکر کوي ولې مقابله کې چې کم شری ده الک خطرناک ده اپا نظر ناراضي هغه ته شیطان ویل شي په دې وجه نه هلته کې دا الله جدا او صاف ذکر کول د مخلوق جدا او صاف ذکر کول دلته کې د خالق جدا او صاف ذکر کوي او آیا اعوذ ذ پنای غالم برب الناس پروردگار د خلق سرا الله رب الناس رب العالمین نه انسان چې کله ماشوي نو دا غي سره ربوبیت لګي انسان د مور په خېټه کې نن خلکو سره دا فکرې چې بچی ډېر نه پیدا کوي ولې کم ځای نه بخوري ډېر کم ځای نه خوري کتاب خپل پیدا کړی دا خلک دې مرز کې اخته شوی چته زرو کې یو زنانه وي چې هغه ته څه تکلیف نو کړه هغه علاج شي ټیک دا ټول د روزه د وجه خپل علاج کی زنانه علاج کی نه زنانه بوساړه جوړ شي ته تکالیف جال شي بیا اټول مصیبتونه پکې پر دې کله یو ځای خوږي کله بل ځای تاول دا الله په قدرتونو کې کوته واره دا څه خیر وزګر ده دا نقایص پیدا کی الله چې کوم نظام پیدا کړي سیستم کې دولې وته اجازت چی نه چرته کې په زرو کې یو زنانه وای داخله کې خود دې وځي کی چې ډوړې نشي پیدا کولې نه مې ګوره څوک ډوړې ورته مرغوله څوک ورته انسان لا د مور په خېټه کې و نه مور خبر ده نه پلار خبر ده نه په خپل خبر ده الله ولا د مور وینا هغه خوراک کړل هغه خوري سبا انسان یې سبا د روزي پیدا کړي رب الناس هغه ته اشاره ده د مور خېټه کې د درو میاشتو نه وروسته تر نهو میاشتو پورې د مور وینه خوري زکه هغه ماهواري بند شي دغه د هر انسان خوراک دی زمونږ استاد ټولو خوراک باندې شي او چې کله پیدا شي نه الله رب العزت ولا د مور سینه کې پې پیدا کی تاسو پیدا کی دا به انسان جوړ کړی او چې کله بیا د دوو کالو کېږي نه الله والله غاخونه ورکی روړو ځکه ورته اوس دا چونکه د مور سینه خو وي دا لري اوس اجدا ک دې ته ربوبیت وي هغه رب الناس انسان په خپل ټول تدریجی مراحلو کې الله ته محتاج دی او آیا پنای وارم برب الناس رب د مخلوق سره رب د انسانانو سره ملک الناس دا چې کله سړی ځوان شي کنه جنیم چې ځوان شي نه عجیب انداز سره سړی هم ګرځي او جنیم هم ګرځي د ته ځان یو ډېر لوی شیخ ښکاري خو د ستونه په ولګي نه بیا پته ولګي چې زه څه شم چې یو درې د ستونه یو شي بیا هم لاس دي هلکه رب ملک دی دا ملک بادشاه ورته پدې وځي چې ستا بس ځواني ښه دا یو تنبیه دا په ځوانه کې رب مې راوي حدیث کې راځي او قسم خلق دی الله به خپل عرش د سوري د لاندې سورې ور کوي او قسم خلق دی د پای کې یو هغه بنی آدم دی نشافی عبادت الله شاب النشافی عبادت الله چې هغه ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړی هغه زنانه یو کناري نشو زمونږ دام یو علمیه ده چې زمونږ خزه او سړی په ځوانه کې مونږ نه کوي پلار مور هم نه پاسي دا الکان دی کوي وا وجره 50 ته نووړي نبي جمعه تر اتل شروع شي خه خبره راځي دي بد نه وایي ورته خه خبره لیکن تا ته یو حدیث مخه ته قدم نه ته پوه چې سوال غواړم حدیث دارې چې یو سړی په ځوانه کې موز کوي نفل کوي عبادت کوي نو دې کې د 500 شپېتو کال تورسي او بیمار شي ول فرض او بیا غ نفل نشي کولای ذکر اسکار نشي کولای جون دی دې پکټ کې پروت نه الله ولا غاجر درېنا او لور کوي کم کار چې ځوانای کې کړو هغه اجر او لور کوي دا راته وایي چې وسړی تر 500 کالو فرض مون نه کړي نفل به نه کړي دی په 500 کالو کې بیمار شو نو موږ تاسو غواړو چې الله یې معاف کړي خو دې حدیث ته کوو ورته معاف کړي دله خو اجر علاغه ملاوي ده چې د په ځواني کې صد دین کار کړی نو موږ دای خلکو بد نه وایو چې راګندې 50 کال شپې ته کال بس جماعت قسم الحمدلله خوش لیکن کم لوی کمال چې دا غینه محروم پاتې شوی دی کمال دغه له ځوانان په دې عادت کې چې جمعات ترازه نه دوه رکعات نفل کوي هر منځ پسې کم سے کم یو رکوع قران مجید وای په دې څه وخت نه لګي دا عادت مزاج جوړ کې خلکو له نو شاب و نشا فی عبادت الله کې وراشي د دین و ځانم نور کیږي دی بل الله بندگی کوي او د الله ملوکیت و تسلیمي ملک الناس کې دې ته اشاره ده بادشاہ د خلقو الہ الناس الہ هغه چاته وای چې خلک هغه تخپل حاجتونه وړي ما یوله الیه فی الحوائج دا چې سړی د شپې دوه کار لا خوشي چې بیا د ګټې وټې نه وي بیا کور والو باندې بوج څوک یې خیال هم نه ساتي ته دی وایي یاره زما هېڅوک نشته الله وایي ستا خو څوک نه و خو زه د یم کاش چې انسان خپل رب وپېژنده انسان کله مور خېټه کړي نو مې الله خیال ساتل وي او کله ډوډۍ نشي خورې نو مې هغه خیال ساتي او کله ډوډۍ خورې شي نو مې الله خیال ساتي ولې دې په ځوانه کې خپل رب یې خپل رب یې رول نو بګار الہ الناس کې دغه زور نه ده وایا پنای غوالم به رب الناس رب د خلق سره ملک الناس چې بادشاہ له خلقو الہ الناس الہ دې معبود د خلقو من شر الوسواس د شر د وسوسه چونکی نه الخناس چې بار بار وسوسه چي الخناس چې بار بار حمله کوي حدیث کې راځي شیطان ته خناس وی ولې کله چې بنی آدم غافلی نو د انسان دوک کوي اور لره کزم لره کزم خو کله چې دا الله ذکر شروع کینو خنسا دې څه چل گئی بیا دې هغه ځای نه وځي واپس خنسا دې وځي خنس پټې دوه ته وي مخکې تاسو ویلي وي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس هغه ستوري چې پټيږي ښکارې کیږي ته خنس وي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ماخام او سار لستل سار فرض موږ په سید رضی الله لستل پکار دي ماخام فرض موږ په سید رضی الله لستل پکار دي نو سحر باول کیږي نو کوشي نو ان شاء الله دا غي علاج وي دا چې کله سره دا وای نو دا غي د مولو طریقې هم خپل دې صورتونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر داسې ختم شو کانما نشیت من عقال گویا کې هغه خلاص شه د رسونه غټي پرانسته شوې اډو کې پرانسته شو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین خاص په امداد د نوم د الله چې رحمان او رحیم د شروع کوم خدای تو صفاتنا ټول الله لره دی رب العالمین چې پروردگار دی تمام عالم رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین اختیار مند دی دروازه د قیامت اختیار مند دی دروازه د بدله ایاک نعبد او خاص تعالی مونږه عبادت کو ایاک نستعين او خاص تعالی مونږه امداد غواړو اهدنا کلک ساتي مونږه صراط المستقيم پنه غلار صراط الذین لا دای خلق انعمت علیهم چې تا انعام کړل پاغي باندې غیر المغضوب علیهم چې غضب نو کړی شوی پاغي باندې ولضالین او ناغي بلاریو آمین یا الله زموږ دا دعا قبول کړي یو شاعر ویلی دی چې د قران شروع د بین شو کی بسم الله الرحمن الرحیم بین شروع کی اول و آخر اول او آخر زید چې قران با احمد حسین اول او آخر ز قران چې با احمد حسین داول قران کې راځي با آخر کې راځي والناسین د با حسین چې یو ځای کې څه جوړ شي با حسین چې یو ځای کې نو سوي یعنی اندر رح قران وای بس است قران کې دن نو سیګه دا پورا راکنه د دنیا د پاره د انساني جون تیرولو د پاره د قران نظام کافی دی قران د انساني هدایت د پاره کافی کتاب دی کله قران نه علاوه بل څه کتاب کې هدایت نه الله بارا لګل دا ذهن مو آیا چې فلانی کتاب کې هدایت تبارک لګي قران کې هدایت نشته پرې جنگ جوړي جنگ خو ځکه جوړیږي چې قران وی شرک مګو ته چاته وای ګیره مخره یا تاسو جنگ کوي کنه کوي نهی عن المنکر چې کې جنگ به خود کوي خلک یو سړی سودی کاروبار کې غته سودی کاروبار مګا و جنگ کوي قران جنگ نه پیدا کوي دا خو دا غته طبيعت خلاف خبره یو سړی اغلا کوي دا غته وای اغلا مګا او جنگ کوي غونډه جړه خبره مګا وکړه سبا صفا خبره وکړه دین مرکب دی د دوه سيزونو نه د نیکه خبره وکاو د بدینه به خلق منی کو خلکو ته به وایي شرک مه کوه ته که قبر ته سجده وکړې دا شرک دی ته که د بل د نوم نظر نیاز ملخ ته وکړې دا شرک دی ته که یا محمد وې دا کفر دی دا شرک دی دا ونه ته که د پلار مور په خپو کې رکوع کې سجده وکړې دا شرک دی دا ونه کې نو په دې خپه شي خلک دا خو نهی المنکر ده سود بنه کې غلا بنه کې دروغ بنه وي بدکاری بنه کې پردې زنانه ته په بد نظر نه ګوري په دې بد وګڼي دا خبر ویل پګاري کته تش دا وی جنا موس کوا جمعه تر را په دې وسو نه خبرګي نه دا مسله قران فرمایي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ورپسې دا اور سره وایا وینه نه منکر تش په امر بالمعروف کار نه کیږي چې خوږی خبره وکړه سبګه ترخیم پګاری د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا جرم دی او دا نه دی کول وګار نو قران میس کې اوسېږي دعا کو دا الله رب العزت نه چې الله رب العزت زموږ دا مات ګډ الفاظ خپل دربار کې قبول کړي کم چې زموږ مخاطب دی بالخصوص زنانا الله دې اغیل علم ورکړي د خپل دین واقفیت ته پکې پیدا کی او الله دې غیلا ترقی ورکیو بالخصوص هغه زنانا چا چې دلته کې د قران مجید درس کړل زما خو په جنګلو نشته خو زه ملګرو خبر کړم چې الله هغه لډیر خ فهم ورکړل زما به یو درخواست دا ومي چې د فهم سره سره د دې زنانه او تدا مسله مخیا چې د اکثر زنانه فرض منځ پناسته باندې وي دې ټولو کورنو کې زنانا منځونه پناست کوي دا شعور دی کې بیدار کې چې په مانځ کې قیام فرض دی او فرض د بغیر مونږ نه کیږي کچا شل کاله مونږ بغیر د عذر نه پناست کړي را نه شوی کچا دیرش کاله کړي را نه شوی دا شعور کبا باجی چې مشره ده ناغیله پکارداري چې هغه هغه مسائل ته متوجي شي چې هغه زنانو کې موجود دي په دې کلو کې بای زنانو کې دا رواج هم شته چې کله غي سر اووینځي نو بیا د ورکات نفل بے پردګۍ کې کوي جامع نه یې چولې ازما علم کې شته خاندانونو هم زپېدنه نو دې ته پدې ویم چې دالک زنانه نه چونکې لہذا دالې زنانه او 30 زنوانه سوچو کې چې شرعاً کومه ګناهونه یې چا دي کې موجود دي